سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة احزاب مشتمل قصر بابلو او پدې سلور بابونو كيم او بیا په دې شپږ کتاباتو کې سلور کتابات هغه چې داغه تعلق د ازواج مطهرات سره وو او بیا سورت عذاب مشتمل وو په سلور بابونو اول باب کې بیانېده عظمت د نبی صلی الله علیه وسلم او دویم باب کې د نصرت تذکرہ وا من جانب الله جنگ احزاب کې هغه نصرت شامل حال شو او صحابه کرام ته فتح ملاو شو اوس د دې آیت مبارکه نه د سورۃ احزاب چې آیت نمبر 28 دی تر آیت نمبر 40 پورې وکان الله بكل شیء علیما پورې دریم باب دے د سورۃ احزاب او دې باب کې بیانېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اذیت نه ځان بچ کړي نو آیت نمبر 28 کې با پنځم خطاب وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او بیا آیت نمبر 32 کې پنځم خطاب دی امت ته او دویم خطاب به ازواج مطهرات ته یا نساء نبی لستن کا حد من النساء او دې کې اصل مقصد عظمت او توقیر د ازواج مطهرات وی بیات نمبر 33 کې شپږم خطاب دی امت ته او دریم خطاب دی ازواج مطهرات ته وقرنا فی بیوتکن او حکم به بیانې کې د پردې چې کورونو کې دن نه اوسای دلته کې ترغیب د علم دی او نصاب د علم باندې ذکر کړي من آیات الله والحکمه قران او احادیث نبویه او فی بیوت کن کی اشاره مدرسې ته دا او درسګاه ته دا درسګاه د علم بیا آیت نمبر 35 کې بشارت ته مؤمنانو ته او مؤمناتو ته او له صفات به الله تعالی ذکر کوي بیا آیت نمبر 36 کې اتم کتاب دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم آیت نمبر 37 کې شپږم کتاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او په دې کې به بیانېږي بیان د انعام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زید باندې بیا آیت نمبر 38 او 39 کې هم خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له بیا آیت نمبر 40 کې چې د دریم باب اخري آیات دی لیکن هم خطاب دې امت ته ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين او مسله په بیانېږي د ختم نبوت او حقیقت کې د سلور اعتراضاتو جوابات په الله ورکي د آیت مبارکه کې د مخکنو آیاتونو مضمون سره متصل دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اذیت نزان بچ کړي چونکی بعضی ازواج متطهراتو مطالبه کړي و د نفقه او د وسعت نو پاګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اذیت ملاو شو دیو جن الله د آیات راولېګو دا غیر اختیاری بتقاضای بشریت ازواج مطهرات نبی کریم صلی الله علیه وسلم لازیت ور کړو امام اندلسی رحمه الله البحر المحیط کې لیکي چې هر کله مختلفې غزوې وشوې او فتوحات وشول او ډیر مال غنیمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس راغی د هغې په وجه مسلمانانو کې خوشحالي پیدا شوه د ازواج مطهراتو حضور کې دا خیال پیدا شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خپل اسم مقرر کول پکار دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپشو او وی فرمایل چې زم دا مطالبه تاسو نشم پوره کولای او بیا مفسرین لیکي چې دغه مطالبه د تخیر طلاق سبب وګرځیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قسم یو کو چې زما تاسو یو میاش نه نږدې کېږم الله د آیتونو امر ولېګل یا ایها النبی اے د الله نبی او یا لازواج کا خپل بیبیانو تام دا تعبیر د ازواج دلالت کې په دې خبرې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داغه د بیبیانو پوره موافقت وکړه کني نساء کې به ویلو او ازواج چې دینو دا جمع ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې نه بیبیانې وي پاغنا بیبیانو کې چې دینو پنځه قریشیا وي حضرت عائشہ رضی الله عنها او حضرت حفصه رضی الله عنها او ام حبیبه می ام سلمہ او سودا بنت زمعه دا پنځه چې نو دا قریشیوي او سلور چې نو غیر قریشیوي زینب بنت جاش او میمونه بنت حارث صفیه بنت حیی ابن اخطب دارنګ جویریان رضی الله عنهن دا سلور غیر قریشی یا پنځه چې دین را قریشی وي امام بغوی رحم الله خپل تفسیر کې لګي نازواج جمع ویل پدې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې نه حبیبیانې وي اے د الله نبی دا اور پسې دویم طرف به د تخیر زمان نبی او یا خپل بیان تا که چرته غواړی تاسو اراده غیر اختیاری مراد ده که چرته غواړی تاسو ژوند د دنیا ترقی د دنیا تنعم د دنیا خوشحالی د دنیا غواړی وزینتها او ډول او سنگار داغه دته لکی تخصیص بعد التامیم تريدنا الحیات الدنیا عام نعمتونه وزینتها چې دینو خاص نعمت خوبصورتی عمده لباس واړای عمده مکان واړای سونا او چاندی او زیورات واړای لکه کیسر او قصران داغو بی بیانو سره دی نګوره داتا او زما پکور کې نشي ملاوي دي لہذا فتعالین راکوز شیم د دې استعمال عام طور سره راځي کې چې او تن اوچت ځای کې اطور ته راکوش معنی دا کو دنیا غواړی نو دا غره تاسو ته په دې مقام او مرتبه کې نشي ملایې دي چې کوم مقام او مرتبه تاسو زما په زوجیت ملاوه ده دا مقام به تاسو لپاره خودن راځي د دې زینه به تاسو را کوزیږئ د نبی په کور کې ګورې تاسو ته مال دولت نشي ملای دی او بیا روح المانی لیکي چې دې کې لطیفه اشاره دی خبره ته چې تاسو په بلندای کې یایي پوچت مقام کې تاسو د پیغمبر بیبیان یې د امت مین دی دا مقام به تاسو لپاره خودل راځي فتعالی نور اکوزی شئی امتیو کن سامان بدرکم تاسو لرا او سرح کن او رخصت بکم تاسو سران جمیلا پخسته رخصت سره امتیو کن مراد د متعینا متعد طلاق ده لکه سورته بقره آیت نمبر 241 کې الله وایي او صرح کنا دا تصریح ناغسته شوی دی تصریح ویلې کېږي جانور آزاد پر خودل پچراګه کې چې سرو کې زما تاسو آزاد کوم الله غواړي او د الله رسول غواړي او د تخیر مخکنه طرف چو تريدنا الحیات الدنیا غي مقدم کخه اشاره دې خبره ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګره تاسو ته التفات کوم کې نه دی تفسیر کبیر لیکي چې تخیر د دنیا غي مقدم کو اشاره الى ان النبي صلی الله علیه وسلم غیر ملتفن غیر ملتفت الیهن اشاره دې خبره ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او که چرته غواړی تاسو الله مراد د دینه د الله رضا ده د الله عبادت ته او د الله اطاعت ته ورسوله او د الله رسول غواړی په نکاح کې ودار الاخره دایرستو کو اشاره دې خبره ته چې د الله په عبادت کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې وتا اوستا آباد کور د آخرت ملایږي چاہے کې به هر قسم لذت نه او هر قسم خوشحالي وي مظهری کی روایت ته کله چې د آیات راغې دا د تخیر دو طرفونو نازل شنو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابتدا د عائشه نو وکړه او یې فرمایل چې عائشه تاسو یو خبره کول غواړم خو جلتی به نه کوي د مور خپلار نو مشوره واخلې سیدہ عائشہ رضی الله عنها و فرمایل یا رسول الله تاسو ویل غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آیتونه عائشه ته وورول حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایل افیک یا رسول الله استشیر ابویا اې د الله نبی ستا په نکاح کې وزم مور خپلار نه مشوره اخلم نه بلکې زه پسند کوم الله او د الله رسول ودار الاخر لیکن درخواست دا کوم چې زما دا خبره با ازواج مطهرات تنه کینو ربی بیان وته زما د دې فیصله اطلاع باغو تنو ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کمانه تپوس کو نو زب اطلاع ورکوم زکه ز الله فتنه انگیز نیم لګلې بلکې الله ز معلم لګلې او بیا هر بیبي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خبره وکړه الله یې خوښ کړ د الله رسول یې خوښ کړ او کور آخرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د فقر زندگی پسند کړه الله د دو قدر وکړو بیا رسو آیات راغې لا يحل لك النساء من بعد زمان نبی د وفا په وجام دغه وفاداری بی بیا ندیستم اوس ګورم د دون علاوه بل چا سره نکاح ستا جایز نه دی حلال نه دی الله وافر ثواب تاسو له تیار کړی دی مطلب دا چې تاسو د پیغمبر په کور کې اغلا تسلی ورکوي هغه باندې چې کوم مصیبتونه راځي داغي تسلی ول اور کوي رضا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعہ تمام دنیا ته ودا الله دین رسیږي نو پای کې مو مستقل تاسو یې سي د توافر ثواب ویل کی اجر عظیم ویل کی یا نساء النبی من یات منکن بفاحشه مبینه سرم خطاب د امت تام او لمنه خطاب د ازواج مطهرات تام نو هر کله چې او د تخییر دویم طرف اختیار کو اوس الله هدایت نامه را لېږي زکه دو دار اخرت غواړي نو دار اخرت به ملاوي کې پدې نو شرط د وقوع ضروری نه ده اے زنانو د نبی چا چې راتلو وکړو من کل ند تاسو نه به فاحشه مبینه په بدای ښکار سره ظاهری ګنا مراد ده قولا وی او عملا وی چې شرعن او عقلا بدوی داغي مثال لکه د خاون نافرمانی کول بد اخلاقی کول دنیا پرستی کول زنا مراد نه دي یضاعف لها العذاب ضعفین دغه تخویف دی ازواج مطهرات ته معنا دا چې په نسب باندې بچ کېږي چې تاسو د انبیاو تاسو د پیغمبر بیبیان یې په دې باندې نجات نه ملاويږي تاسو ته بلکې کچرتام ګناه کې مبتلا شوي او د پیغمبر په نکاح کې هم یایم نو د شرافت په زمانه بتاو ست بیا دم له سزا ملاويږي لکه عالم باوجود د علم پاسیت په معصیت کې مبتلا ای داغه د چن سزا وی کنه او د دې مثال بالکل ظاهر دی چې یو غړ ته آزاد دی او بل غړ ته غلام دی نو د آزاد سزا چې دی ډبل ده او د غلام سزا چې دی نو هغه نسب ده کنه مطلب دا چې په دې باندې بچ کېږي چې تاسو د پیغمبر بی بیان یې یضاف له العذاب زیاد بکلیشی هغه لرام عذاب زګه سزا ملاویږي په مقدار د درجه تاسو درجه اوچته ده پیغمبر په کور کې تاسو نو سزا بم تاسو ته ډبل ملاويږي زیاد بکړې شي هغه له عذاب زیفنی دچن اگر چې اگر چې زوجات تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې وکانه ذالک علی الله یسیرا خدا زیادت د ثواب چې دینو دام غره په نسب باندې ملاويږي چې تاسو د پیغمبر په نکاح کې بلکې الله وضاحت کوي وتعامل صالحا ومن يقنط او چا چې تابعداري وکړه من كنا د تاسو نه لله د الله ورسوله او د الله د رسول یا قنوت دا د قنوت ناغسته شوی دی د زړه اطاعت ته ویل کېږي د زړه تابعداري ته ویل کېږي چې هغه نیت ته ښه او دې ته بیا خشوع ویل کېږي سورته مؤمنون کې براشي ومن یقنط او چا چې تابعداري وکړه پزړم من کنا د تاسو نه د الله او د الله د رسول وتعمل صالحا او عمل کو د سنت موافق ظاهری اعمال مراد دي په شرط د صالحیت خان دا سه عمل چې داغه موافقت کتاب الله او سنت رسول سره وي داغه ته عمل صالح ویل کیږي دا بیا سبب ګرځي د اجر او د ثواب نوتها اجرها مرتين نور بکو مونږ د زنانه تا ثواب داګه دوچن امام علوسی رحمه الله 1270 کې وفات ته هغه فرمایي هاذا مقابل لما قبلها دا مقابل د ما قبل دی واعتدنا لها رزقا کریما اور بکم غیلا رزقن کریمن رزق عزتمن بیا دو توجیهات دی په دې کې یو توجیه دا بعد مفسرین فرمایي چې رزقن کریمن نه مراد په دنیا کې عزتمن رزق بین حلال رزق بین چې مونږ به ورکو هغه له اجر داغه دچن مفسرین لیکي چې لیسا من خواصهن دا دا و خاصیت نه دی بل كل من عمل صالحا من النساء والرجال من هذه الامه يضاعف اجره هر څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه چې نیک عمل کوي په اخلاص سره په خشوع سره داغه اجر به دچن کی بلکې بل ځکه الله فرمایي من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها نیکی دی یو وکړه الله تعالی ثواب داګیم د الله سونه کو راکې او دیم خطاب د ازواج مطهرات ته پدې کې بیانې کې هدایت د پردې متعلق اے زنانو د نبی لستن نه تاسو په مقام او مرتبه کې د پیغمبر په نکاح کې تاسو تاسو لوی مقام دی او لوی مرتبه ده لستن نه تاسو کا حد من النساء پشان د هیچا د نور زنانو نام مانا دا چې تاسو شان د زنانا په دنیا کې نشته دي بیا دا عوض شو په نفي کې عام نفي کې په دې کې مذکر او مؤنث جمع ټول برابر وي ښه دا قبل ځای کې الله فرمایي لا نفرق بین احد من رسله اول ځای کې الله فرمایي فما منکم من احد عنه حاجزین نو احد دا څه لفظ دی چې نارینه توم شامل دي زنانه توم شامل دي یا نساء النبی اے زنانو د نبی لستن نانی تاسو په مقام اور مرتبه کې کا حدین پشان د اچا من النساء د نور زنانو نام دا دلیل له په عظمت د ازواج مطهراتو او د مای مرجم متعلق چې الله فرمایلی دي سورته آل عمران کې ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين نو مراد داغه نه چې د هغه زمانه زنانه دي خان په داغه جزئی فضیلت ته او د ازواج مطهرات چې کوم فضیلت ته نو دي ته عمومي فضیلت ویل کېږي او جزئی فضیلت د عمومي فضیلت مقابله نشي کولای جمهور علما په دې باندې متفق دي چې ازواج مطهرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانی دا د تمام دنیا په زنانو باندې په مقام او مرتبه کې اوچتې دي ها اگر چې د ازواج مطهراتو په درمیان کې بیا فرق مراتب شته دی باز ترجیح عائشه لور گئی باز خدیجه لور گئی باز زینب بنت جاش لور گئی ان اتقیتن فلا تخزان بالقول کچرتا تقوا کوي تاسو دا الله او دا الله د رسول د مخالفت نزان بچ کوي دې کوم اشاره د خبره ته چین دارو مدار د افضلیت ګوره په تقوا باندې ده په نسب باندې نه ده ها البته تقوادار هم یایم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیان هم یې دا خو بیا نور علی نور شو تقوادار هم یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې هم یې باوجود د نسب تقوادار یې بیا استاد مقام خو چت شو ان اتقیتن کچرت تقوا کوي تاسو نو تقوا دا دا فلا تخزان بالقول امام علوسی رحم الله فرمایي چې دا تفسیر د تقوا دی ښا فلا تخزان خو غواړې م پیدا کوي بالقول په خبرو کې معنا دا چې کله تاسو غیر محرم سره خبرې کوئ نو با پردمو خبرې کوي باریکواله پیدا کړی دا باریکواله او دا نزاکت بنخ کارا کوي په وخت خبرو کې فیت ما الذین تمبو کی هغه سره فی قلبه مرض چې داغه پزړ کې مرض دی مرض نه مراد چې دی مرض د عشق دی احسن الكلام کې لیکي د رستم شیخ رحمه الله ها فرمایي چې فیت معون دا تعبیر الله د تمی چې کین اشاره د خبرې ته چې اگر سبب نشته ده د خواهش پیدا کېدو ازواج مطهرات سره د خبرو کولو خواهش نه پیدا کیږي سبب نشي ځکه د پیغمبر بیبيان دي په دغه بنیاد الله تعبیر کو فیتمعون فیتمع الذی فیتمع الذی تمبو کیا غسړی فی قلبه مرض چې داغه پزله کې مرض د نفاق دی یا شوبه د نفاق پکې موجود ده معارف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله فرمایي چې کله د آیات راغی چې فلا تخزان بالقول ازواج متطهرات وبيام حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى رسول الله ان يكلم النساء الا باذن ازواجهن د خواندانو د اجازه نه بغیر بیبي چا سره خبرې نشي کولای مجمع عام دا خلق را جمع دي نو بیا پدې کې چون کې आवाज د زنانه هغه یقینا سبب د فساد ګرځي بیا به आवाज نو چته ښه په دغه بنیاد زمون فقہی کتابونو کې لیکیم که چرته امام په موږ کې خطا شي او زنانه به خبر شي نام لقمه نه ور کوي بلکې لاس بلاس لرا چي د مقصد د پاره چې امام ته پته ولګي چې زه خطا شم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى شپږم خطاب د امت ته او دریم خطاب د ازواج مطهرات ته او دا دویم آیات ته چې پردې سره متعلق دی خان د مخکنی آیات تعلق هم پردې سره وو یا نسان نبی لستن کاد من النساء د دې آیات تعلق هم د پردې سره دی ستاسو د عزت د بقا د پاره چې ستاسو عزت باقی پاتې شي عزت با باقی په دې پاتې کېږي چې تاسو کورونو کې دن نه پاتې کېږئ پشان د عام زنانو د کورونو نه بهر نه وځي وقرنا فی بیوتکن په دې کې دوه قرات دي یو قرات چې د فتحې د قاف سره دی رومنه را چوان هغه مفتوح و او دویم را چوان هغه ساکن و رومنه را فتح چې دین هغه قاف لور کړه دوه راګانې ساکن شوي په دغه وجه یو را چې دین هغه حذف شو اوقاف چون کې مفتوح دی نو په دغه وجه د حمزه ضرورت پاتې نشو هغه مو ورزول او د اقرار نه چې نو قر نشو او دویم کې رات دا چې دا قر نه دی وقرنا فی بیوتکن نو قرنا چې دینو دا د اطمینان ناغسته شوی دی معنی دا چې خپل په کورونو کې په اطمینان سره پاتې کیږي وقرنا او قرار حاصل کړي اطمینان سره پاتې کېږي په بیوت کو نه خپل وګورونو کې چې تاسو عصمت او ناموس د حفاظت وشي د زنانو د عزت د پاره بهترین سبب دغه دی چې کور کې دن نه پاتې کیږي د کور نه بار نه وځي دغه چې حضرت سوده رضی الله تعالی عنها نفلی حج د پاره د کور نه بار نه وته او یې فرمایل چې زموږ متعلق حکم راغلی چې وقرنا فی بیوتکن تبرج الجاهلیت الاولى پشان د جاهلیت زور یو معنا دا ده په دې صورت کې داسې اولاد چې د دې اخرى نشتی خان لکه الله رب العزت فرمایلی دین اهلک عادن الاولى هغه هغه اولاد چې داغه اخرى نشته دي او دیم دا داسې اولاد چې د دې اخرى شته دي صدور کې برازي یا براغلي والله علم نو اولا په دور د عیسی علی السلام کې او جاهلیت را پورته شو یا د عادیانو د سمودیانو په دور کې بے پردګي وا او بے حیايي وا چې زنانه به دغه شانتي برهنا د کورون نبار وتلی الله د امت زنانه منکه چې تاسو داسې مکوئ ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى آیت نمبر 31 کې ویلو چې وتعمل صالحا نو تیاجرها مرتين دا داغه تفسیر دی او دیم دا چې کور کې دن نه پاتې کېږي نو انسان بور کېږي کنه چې با پرده زیوی او دا پکې مسکی اور پسې چې وی واتی نه زکاتا دا سرم هدایت ته دې کې الله خوشخبری ورکړي ازواج مطهرات ته چې الله با تاسو صاحب نصاب ګرځي بیا زکات ورکوي واعطین الله ورسوله پنځم هدایت تابعداری کوي د الله او د الله د رسول مخکې خاص خاص هدایت وقرنا خاص هدایت ولا تبرجنا خاص هدایت واقمنا الصلاه خاص هدایت واتینا الزکات خاص هدایت واطعن الله ورسوله دته لکېږي تعمیم بعد تخصیص دا عام هدایت ته تمام اوامر او نواهی مراد دي چې کوم اوامر د الله دی او د الله د رسول دی هغه معلوم کړي او پاګې باندې عمل کوي او کوم نواهی د الله دی او د الله د رسول دی هغه معلوم کې او داګه نزان منع کوي دته اطاعت ویلې کیږي واتین الله تابعداري کوي د الله او رسوله او د الله د رسول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دی کلام کې دوه احتمال دي یو احتمال ده چې دا کلام استنافي دی په دغه بنیاد اول کې مکسوره الحمزه راغله انما يريد الله استناف ته اشاره ده او دیم دا چې د دې تعلق مخ کې پنځو هدایت سره دی مخکې چې کوم پنځه هدایت ذکر شل وقرنا ولا تبرجنا واقمنا واتینا واتینا دې پنځه هدایت سره دې تعلق دی او معنا دا چې الله کریم پتا سمانه دا پنځه هدایت را وستل دا دې مقصد د پاره انما یرید الله یقینا اراده کوي الله لیذهبا چرری کی د تاسو نه رسا پلیتی دا قرآنی لفظ دی مختلف معنی د دې د سیاق او سباق نه معلومیږي کله الله بوتانو ترجه سوین لکه الله فرمایي فجتنب الرجس من الاوثان کله الله منافقت ترجه سوین لکه سورۃ توبه آیت نمبر 9 کې ان امرجسن بشکا دا منافقین چې دینو پلیتی ده د دې ټول مانو حاصل دا دی چې یو کار شرعن ناجایز وي عقلا ناجایز وي نه ترجس وي الله رب العزت د تاسو نه آیا ازواج مطهراتو اغه ناروا کارونه لري کوي چې هغه شرعن او عقلا ناجایز وي دا غین تاسو پاکي کوي انما يريد الله یقینا غواړي الله ليذهبا چې لري کې انکم د تاسو نه رس پلیتی هر قسم پلیتی ظاهری او که باطنی وي اغه الله تاسو نه لري کې په دې هدايتو چې کوم هدايت د الله د طرف نه پتا سو راځي اهل البيت کورنۍ د نبی حرف ندا دلته کې حذف ده یا اهل البيت ويطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو په پورا پاکولو معارف القرآن کې مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله د دې آیت کریمه په تفسیر کې فرمایي چې د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې چې اهل البيت نه مراد ازواج مطهرات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام بیبیانی او یطهرکم تطهیر نه مراد چې تسبیح د زړه ده او تزکیه د نفس ده مراد عصمت نه دی ښا حفاظت ته زکا په کائنات کې معصوم د ګناهونو نه صرف انبیا دي نور څوک په کائنات کې معصوم د ګناهونو نه نشته دي اگر چې لوی لوی اولیاء دي موږ ورته محفوظ ویل شو لیکن معصوم ورته نشو ویل بیا شیعاګانو دا یاد جوټه کړی دی خان شیعاګان د دې آیت نه استدلال کړی دی چې اهل بیت نه مراد حسنین دي فاطمه دا او علی المرتضی دي رضی الله عنهم او بیا شیعگان داوی چې دا آیات داغو متعلق نازل شوه دی او استدلال د مسلم روایت نه کوي چې کله د آیات نازل شوم د دې آیات د نازل دون ورستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سلور واړه حسنین او علی او فاطمه رضی الله عنهم په یو کمبل کې راځم کړو او وی فرمایل اللهم هؤلاء اهل بیتی فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اے زما رب دا زما اهل بیت دي دو پاک کا په پورا پاکولو او دویم استدلال چې دین هغه د انکم ويطهرکم نکي چې دلته کې خطاب په کوم کوم سره شوی دی چې دا زمیرونه صفات دلالت کې په دې خبرې چې مراد د دین حسنین دی او علی سیب دی او فاطمه ده شیعاګان دا دویمه طریقه د استدلال کې او یطهرکم تطهیر نه مراد چې د عصمت اخلي چې حسنین د ګناهون نه معصوم دي په شان د انبیاو علی صاحب د ګنا نه معصوم دي په شان د انبیاو فاطمه معصوم ده معارف القرآن کې مولانا ادریس کاندې لوی رحمه الله جوابات ورکړي او فرمایي چې د اهل او د آل د دې اطلاق اصالتن په ازواج باندې کیږي طبعا پکې بیا اولاد داخل وي او دا د قران عظیم محاوره ده بیا لکه ابراهيم عليه السلام خوا د فرشتي راغلي وي او د بچی زیر ورکاو حضرت سارا رضی الله تعالی عنها تعجب کوم فرشتي وی چین اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت قراتا جبینه کې خطاب سارا تدین صيغه د واحد مؤنث مخاطبه ده او بیا اور پسې فرمایي وبرکاته علیکم علیکم نوی علیکم یوی نو دلته کوم الله کریم عنکم و یطهرکم خطاب په کوم سره کړی دی او الته کې خطاب چې دینو حضرت سارا رضی الله عنها ته دین او فرشتي ورته وی اهل البيت معلومه دا شو چې اهل بیت کې اصالتن چې دین هغه ازواج مطهرات داخل دي بچی چې نو بیا پکې تبان داخل او د دین علاوه دستور د قران دا چې چې نارینه او د زنانه او د پاره صيغه د مذکر استعمالول دا تقریبا جایز دي کنه لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبي ته ویلو چې ام کوسوم ان الله کان لطیفا خبیرا هم خطاب د امت ته او سرون خطاب د ازواج مطهرات ته مخکې چون کی ترغیب د نیک عمل وتعمل صالحا نو معتبر عمل هغه چې هغه د علم پرانا وي دیو جن دی آیت کریمه کې ترغیب د علم ورکول کېږي ځکه عمل بغیر د علم نه خطا دی کنه اور سره الله نصاب د علم ذکر کین چې تاسو د علم نصاب چې د الله کتاب به او د رسول الله حدیث وی او ورسره مدرسه هم بیانېږي مدرسه بس تاسو سی فی بیوتکن تاسو کورونه به د کور نه بهر نه وځي بلکې کور کې دنه د الله کتاب او د رسول الله حدیث د پیغمبر نه زده کوي واسکرنا او یادوي ما هغه یتلا چې تلاوت کیږي په بیوت ګنا تاسو په کورونو کې اشاره دې خبره دام چې قران او حديث اوریدل ضروری دي هغه یادولم ضروری دي او بیا په مخ رسولم ضروری دي احکام القرآن کې لیکي ابن العربي رحمه الله او بیا فرمای چې فی بیوتکن کی اشاره درسګا ته دخم چې د زنانو د علم د زده کولو ځای چې دین هغه با پرده په کار دی چې کم روي باغې دار چا نظر نه لګي او نه پکې دن ناری نه واسکرنا یا دوی هغه چې تلاوت کیږي په بیوت کنا تاسو په کورونو کې من آیات الله د الله د آیاتونو چې قران دی والحکمت یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ان الله کان لطیفا خبیرا بشک الله باریک سونه ویني او خبردار دی مفسرین شان نزول کې لیکي چې بعضی ازواجو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وین چې الله رب العزت قران کې د نارینه او تذکرہ کړی ده او د زنانو تذکرہ الله نه ده کړی مونږ یریګو چې اسنه الله زمونږ اطاعت نه قبلې خازن لیکي امام بغوی لیکي چې د آیات راغی او شروع کوي د اسلام نه ان المسلمین بشکا مسلمان سړی او مسلمان زنانه داول صفت ته ځکه اسلام ویل کېږي ظاهری انقیاد ته ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان صدق یونجی والکذب یهلک رختیا زکه وی چې رختیاو کې نجات ته او کذب چې دینو پای کې ناکامی ده صدق چې دینو دا ایمانی صفت ته او کذب ایمانی صفت نه ده دیو جنا هر حال کې دور اختیاوي دروغ نه وي اول روایت کې راځي من صدقه نجام چا چې اختیاو وینو دې بچ شوخه والصابرین والصابرات پنځم صفت الله ذکر کوي صبرناک سړی او صبرناک زنانه دا صفت الله ذکر کې صدق پسې خان اشاره دې خبره تا چې رختیا ویل ګران کار دی رختیا ویلو تکلیفونه راځي الله تلقین د صبر ورګی چې صبر وکړي لکه ان الله ما صابرین الله ملګری د صبر نه کو دی خیرات بیا عام دی نفلی خیرات هم مراد کې دی شي فرضي خیرات هم مراد کې دی شي او دا ذکر کې خاشعين پسې ځکه عام طور سره مالدار چې وین هغه متکبر دی دو اگر چې مالدار دي تکبر پکې نشته دی د الله په لار کې مال خرج کوون کې دي زکات ورکړي خیر خیرات کوي والصائمین والصائمات اتم صفت ذکر کړي روزانی اون کی ناری نا او روزانی اون کی زنانا والمتصدقین والمتصدقات کین ایثار بالمال ته اشاره و چې د مال په ذریعہ باندې الله ته ځان نږدې کړي دې کې اوس اشاره ده ایثار بالانفس ته خپل ځان سار نه تر ماخام پورې اوګه پاتې کې د الله د رضا لپاره والحافظین فروجهم والحافظات نام صفت ذکر کې د شرمګاونو حفاظت کوي دا حقیقت کې د صوم نتیجه ده د روزې نیولو نتیجه ده چاغي سره شهوت ماتيږي او نفس دې د بهای نه بچ کړي د تمام اعمالو باعث شه دې نو هغه ذکر دی ښا په دا غوځه د اخر کې ذکر کو یادون کې الله لرا کثیرن ډیر زیات دا رنگین والذاکرات الله له یادې زنانه عند الله له مغفرت او اجر عظیما الله تیار کړې دونه پاري مغفرت او اجر لوی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا اتم خطاب دے امت تم د دې صورت په مقاصدو کې اصل مقصد دا او چلا تو زو رسول الله د الله رسول لبازیت نو ور کوي دغه قانون سره متعلق د آیاتو مدخن او بیا ابن کثیر شان نزول کې درې واقعات ذکر کړي لمنه واقعات زید ابن حارثه ده رضی الله تعالی عنہ د تهامه په قیدیانو کې راغلی و حکیم بن حزام واغس به خدیجه لور کو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ولګی دا گئی هبک پیغمبر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتقه وتبناه آزاد کو بیا متبنا وګرځاو وړو کې لوی کو ظاهر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړو کې لوی کړه دې نو د واده تنظیم بولو مګه کې کنه نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغلا د واده تنظیم کو او خپل د ترور لور و حضرت زینب بنت جاش رضی الله تعالی عنها داغه نکاح وسره کو نو د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها مشرور عبد الله ابن جهش هغه د عرفي عیب وجبان انکار وکړ چې زید خو غلام دی آزاد کرده غلام دی همون خو قریش یو هم د خاندان دی زمون الله د آیات راولې ګل چې وما کان للمؤمن ولا مؤمنه نو مؤمنین نه مراد عبد الله ابن جهش دی او مؤمنتین نه مراد چې زینب بنت جهش ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح او کو مہر په خپل ورکخه دویم قول ابن کثیر لیکي چې مراد د دینه جلیبیب دی رضی الله تعالی عنہ داغه متعلق د آیات نازل شوه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه نکاح چې یو زنانه سره کو داغه رور انکار وکړ الله د آیات راولې او بعد وی چې د آیات نازل شوه د فارد ام کلثوم بنت ابي معيط دا تمام اقوال ابن کثیر لیکي اخر کې فرمایي راجح دادا چې په دې د دې آیات چا نزول چې دین هغه لمنه واقع ده عبد الله ابن جاش او زینب بنت جاش رضی الله عنهما الله فرمایي و ما کان للمؤمن ندی مناسب اس مؤمن د پاره عبد الله ابن جهش ته الله مؤمن ویخه ولا مؤمنات انه نه اس مؤمن د پاره زینب بنت جهش مراد ده نمونه وانه غسل تامین ته اشاره ده اذا قضى الله ورسوله کله چې فیصله وکي الله او د الله رسول امرن دیو کار د الله فیصله چې دین او قرآنی فیصله ده او د الله د رسول فیصله چې دین او هغه د احادیث پرانا کې ده امرن یو کار هغه چار کار وی اګار مستحب وی که سنت وی او که واجب وی او که فرض وی او بیا علماء لیکي چې اگر چا کار په نفسه واجب نه لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اطاعت تقاضا دادا دا سني شي کې دي چې دینی معاملې کې د دوی اختیار وي او د پیغمبر اختیار له ترجیح نه ورګي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا او چا چې نافرمانی وکړه د الله او د الله د رسول یقینا د گمراه شو په گمراه ښکار سره معنا دا چې خپل خواهش له ترجیح ورکړه او پیغمبر حکم یې نه منو دا الله حکم یې نه منو نو یقینا د گمراه شو په گمراه ښکار سره وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ شپږم خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زید او د زینب نکاح تړو نو چون کې موافقت نو خاندان اعتبار سره نسب اعتبار سره او د کف موافقت نو په دغه وجه د دوه دوانو په درمیان کې نه چاپی براتله اختلاف او حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د عرف عیب وجبان دي د زید خدمت به نه کو کوتای به کو نه د خاوند په خدمت کې یو خبره ده او دلته زید براتم خپل متبنا پلار خواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته براتم او ګله به کوله د زینب چې زما خدمت نه کوي او بلګار ته جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اطلاع ورکړه چې ان قریب ستا متبنا با ستا متبنا انګور له طلاق ورګي او داغي نکاح به تاسو سره تړلې کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان شو په دې معاملې کې چې خلک به چې خپل انګور سره نکاح وکړي استقول للذي کله چې تاوی للذي زید ابن حارثه اغه انعم الله چې الله په انعام کړو دا الله انعام دا چې د ایمان توفیق ول الله ورکم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ورته نصیب شو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه متبنا کوم وان هم تعالی زمانه به تا په انعام کړو ستا انعام دا چې تا وړو کې لوي کړو خپل پکور کې تای پرورش کړو تای تربيت کړو تا آزاد کړو او تا ورته زوی او به متبنا دې کوم او د دین علاوه چې خپل د ترور لور سره دی ول نکاح تړم او د ډیرو لخرو امیر ته جوړ کړو کمالات په زید کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیرو لخر واغې امیر کړو تا ورته سوي ام سکاله کا زوجک وتق الله تا ورته یو ساته ځان سره بی بی خپلم سازو په درمیان کې موافقت راشي جوړخ براشي ځکه طلاق ورکول مقبوض کار دی او دویمه خبره دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځل کې به دا خیال راغی چې د طلاق ورکین نو د دې نکاح به ما سره وترلې شي نو عرب به بیا ما باندې تان کې چې خپل انګور سره نکاح وکړو عرفي انګور الله کریم محبوبان عتاب راولېګو امسک علیک زوجک واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس او بلې غارتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسل کې دا خبره پټه ساتله چې د زینب نکاح به ما سره کېږي نو خلق بداوي چانګور سره نکاح وکړو الله فرمایي وتخفي في نفسك او پټه ساتله زما نبی تا پسل کې هغه خبره الله مبدیه چې الله کار کون کې او دا خبره ځکه جبرائیل راغله او پیغمبر له اطلاع ور کړی و چې زینب بنت جحش به ام المؤمنین ګرځي هغه با بازوا چې متطهرات کی وی تاسو له نکاح کی دا خبره پیغمبر پزړه کې پټه ساتل خل وتخش الناس ازما نبی یره کول تا د خلقو د تان نام چې خلق به بیا تان لګی چې خپل انګور سره نکاح وکړو والله حق تخشاه الله زیات حقدار دی چې داغه نه يرو شي جمهور مفسرین لیکي د دې آیت کریمه په تفسیر کې چې او الله تعالی الیه صلی الله علیه وسلم ان زینب سیطلقها زید ويتزوجها عليه الصلاه والسلام چې ان قریب طلاق به ورکی زید زینب لم او داغه نکاح به تاسو سره وتړل شي دا تفسیر تمام مفسرینو پسند کړي دي ښا او د دې تایید چې نو هغه زوجنا که حاصلوم کی زوجنا کا وترن زوجنا کا هم او دیم دا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج بعض مفسرین دلته کې خطا شوی دي داونه سراسر غلطی شوی دا باطل قول نقل کړي بعض مفسرینو دا سه قول نقل کړي چې هغه منافی د نبوت ته ښه بعض مفسرین لیکي دلته کې وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخفي في نفسك من حب زينب چې تاسو لکه د زینب رضی الله عنها محبت پټو دا قول سراسر غلط دی باطل دی منافی د نبوت دی او قران هم د دې خلاف دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه ته ویل امسک علیک زوجکام کچرتا محبت خبره چلی دی نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید تولې وی چې هم سکاله کا زوج کام خپل بیبي ځان سره وساته طلاق مور کو او دیم دا چې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نکاح علت تا سره نکاح زکو تر لشو چې تا پسند کول استا سره مینا او محبت نه دا سند د دې روایت متعلق ابن کثیر لیکي احببنا ان نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها دا خبره مونږ پسند کو چې مونږ د دې قول نه مخ واړو لکه دا قول صحیح نه دی امام خازن رحم الله لیکي د دې قول متعلق دا اقدام عظیم من قائله وقلت معرفت النبي صلی الله علیه وسلم دا چالوی اقدام کړی دی چې دا وینای کړی دی او دا داسې کس کې دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عظمت نه ناخبره ای د عصمت نه ناشنا ای انبیا پاک خلق دین پردای بی بی سره محبت کول دا خو جرم عظیم دی او زینب خود زید بی بی و والله حق تخشاه الله زیات حقدار دی چې داغه نه يروشي دا طبيعي خوف مراد دی خان وتخشى الناس کې وتخشى الناس زمانه بیتا ير کولا د خلقو د تعن طبيعي خوف مراد دی اعتقادي خوف مراد نه دی ځکه انبیا چې دی ولا یخشون احدا الا الله اعتقادي خوف کې انبیا د الله نه اله د بل چا نه یری او طبيعي خوف چې دین هغه د انبیانو نه ثابت دی لکه موسی او هارون علیه السلام فرمایلی اننا نخاف ان یفرط علينا او یطغى موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ویلو چې مونږ یریګو چې زیاتې به وکي او سرکشي به وکي هغه به مونږ باندې فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم د دینا یو مسله ثابتېږي هغه دا چې یو مسلې په بیانولو باندې معاشرات تان کې او اعتراض کې او هغه سره یو فعل شری نه متاثر کیږي بیا ما بیان وکنه ها کې چرته فعل شرعي حکم شرعي متاثر کیږي نو هغه بخامخه بیان نه بیا او دا سه دوه مسلې دي خان یو دا مسله ده چې زینب رضی الله تعالی عنها سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح چې کېدو نو ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو د تان نه یریدم لیکن دې سره یو فعل شرعي متاثر کې داغه دا چې خلکو به متمنا خزه تام انګور وی الله رب العزت دې رسم باطل تردید کو په دغه بنیاد الله رب العزت د خلکو تان تون قتل بلکې د زینب نکای پیغمبر سره وتړو د مقصد د باندې چې دا خبره په عمل د پیغمبر ثابت شي چې د متبنا بی بی سره چاغه ول طلاق ورکی نو د دې نکاح تړل جایز دی او کدا سے فعل وی چاغه سره حکم شرعی نه متاثر کیږي نو بای کې سکوت بهتر دی بیا خلقتان کې اعتراضونه کوي او فعل شرعي حکم شرعي سره نه متاثر کیږي نو بیا پای کې سکوت وکړه لکه بخاری کې مکرر روایت حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما اراده ده چې د کعبه دوه دروازې کوم یو د دخول او دویم د خروج هم کې والو بیا تان کوي په دغه وجه داسې نکوم عظمت د زید ته اشاره ده چونکی ابتدانا د زید نسبت به محمد ته کېدو زید ابن محمد هغه نسبت کټ شو سورۃ احزاب اول کې الله فرمایل ادعوهم لآبائهم زید ابن محمد مو ہے بلکې زید ابن حارثه وای په دې نسبت ختمې دو زید ډیر پریشان شو الله دا غنوم لچې د قرآني حیثیت ورکخه او دا غنوم الله باعث ثواب وګرځاو فلما قضا هر کنا چې پورا ک زید رضی الله تعالی عنہ منها د زینب نام وترن حاجت خپل طلاق ور لور کړو ځکه ازواج متطهراتو کې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وا چاغي په فخر کو چې زما نکاح په اسمانونو کې تړلې شوی دی الله یې نکاح تړلې دی لکه لا یکون علی المؤمنون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم الله رب العزت یو فائدہ ذکر کړي او دې ته شرعي فائدہ ویل کېږي چې د متنب متبنات مطلقه ده طلاق ول ورکړو نو اوس هغه سره د متبنی نکاح جایز دی متمنی نکاح سره جائز دی ځکه متبنا د متبنی زوی شوی نه دی دغه مخکې الله فرمایل ذالکم قولکم بیافوایکم دا خو د خلی خبرې دي تاسو چې تو ورته زوی وای نو په خلی خو زوی کیږي نه دا خبره د نفس الامر نه خلاف ده حقیقت نه خلاف ده دیو جنا که متبنا خپل بیبی له طلاق ورکی د عدت ته تیر دون رستو د متبنی نکاح چې دی هغه سره جایز دی او دلته کې متبنی چې دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او دا وو بی بیان چې دین واغام د دو انګین دی نه دی دا الله علت ذکر کوم چې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح تر له شو دی مقصد د باره چې د معاشرین دا حرج عظیم اوچت کړی شي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبلهم وم خطاب دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پسیغی دا غائب او دې ته لیکي احترام له احتراما الله په سیګه د غایب تذکرات نبی کریم صلی الله علیه وسلم کین اشاره کې دې خبره تا چې زمانه به د خلکو د تان نه پریشان کېږم بلکې د الله د دین تبلیغ کوا د الله دین خلکو ته رسوا چې دا ستا فریضه ده او کوم رس به باطل په معاشره کې موجود وي نو دا یې تردید کوم نشته ده په نبی باندې من حرجن ستنسیان فیما پاغ حکم کې فرض الله له چې الله فرض کړی دی د پاره نو حرجن نه مراد چي دی یا احتمال ده چې نکاح کول زینب رضی الله تعالی عنها سره زما نبی په دې معاملې کې ځان پریشان کوم چې ستانی کا زینب سره وترل شو ولی زکه دا حسن آشنا خبره نه ده سنت الله فی الذین خلو من قبل مخکې چې څومره انبیا تیر شوی دی هغه ډیر نکاحونه تړلې دي ډیر نکاحونه دا دستور د الله دی طریقه د الله ده او تا تکلیفونه ملاو شوې دي پاو باندې تانون راغلي دي زما نبی پتا به هم تانون کیږي ترازونه بکی په دې وزن پریشان کینې ما کان علی النبی نشته ده په نبی باندې من حرجن ستنسیان فيما فرض الله له نما عبارت د نکاح نه کا زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح کول د سنت الله فی الذین خلو من قبل د مخکنو انبیاو نکاحونه کول د انبیاو نکاحونه کړی دي داود علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې سل بی بیان وی او د سليمان علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې چې د 300 بی بیان وی معنی دا چې زیات نکاحونه کول د علامه د زهد ده دا علامه د تقوا ده او زیات بی بیانی په نکاح کې راوستل دا د نبوت منافی عمل نه دی یا فيما فرض الله له مراد تبلیغ او رسالت دا الله دین خلقو ته رسول په دې معنی ځان تنگوما ولذک سنت الله فی الذین خلو من قبل دستور د الله د پخوانو انبیاو کې ډیر انبیا تیر شوی دي او د الله دین خلکو ته رسول دي وکان امر الله قدرا مقدورا او د حکم د الله تقدیر مقرر کړی شوی الذين مخکې چې کوم الذين داغینه دا بدل واقع شوه او یا صفت واقع شوه داغینه او په دې آیت کې الله درې صفات د انبیانو ذکر کړي یو صفت ده یبلغون رسالات الله چې رسي پیغامونه د الله خلق ته دا لمنه صفت شو دویم صفت ده او یخشونو او یریږي د الله نه ولا یخشون احدا الا الله او د الله نه الا بل چا نه یریږي دا درې صفات شي وکفا بالله حسیبا پر دې الله حساب کوونکې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نام خطاب د امت ته او خاص کرا خلق چاوي اعتراضونه کوي په پیغمبر باندې الله رب العزت داوود اعتراضونو جوابات ورکیخه سلور اعتراضونه به د هر اعتراض جواب الله دی آیات کې ورکړي لمنه اعتراض امام بغوی رحم الله لیکیم چې منافقین وی چې محمد خپل انګور سره نکاح وکړو محمد په تاسو کې دی چام لار نه دی لہذا تاسو تان چې دین هغه به زی دی او بیا لفظ د رجال کوم وی دیکم الله رب العزت دیوی شبهه جواب ورکي زګا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور زامن وو پاغه سلور زامنو کې درې زامن چې د خدیجه الکبرى رضی الله عنها نه پیداو قاسم او طیب او طاهر او یو چې د حضرت ماریه رضی الله عنها نه پیدا ابراهیم نو سن رجولیت ته نور رسیدلی خان بچپن کې وفات شو دیو جن الله رجالکم وی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بیان د امت بین دي دي نو هر کله چې د امت مین د شوین محمد د زید بلار شو کنه چې بیبیانې مین دي شوي نو خاوند امت پلار شو کنه دوبه ابن کعب رضی الله تعالی په قرات کې وهو ابو لهم دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت پلار دی او د اعتراض دویم شق دا دی هر کله چې خلکو تان کوم نو پکار دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح نه وکړي زینب سره د نکاح څه ضرورت نورې بی بیانې وی کنه او هغه تان سره چې د معاشره متاثر کیده یو غار د الله دی یو والی دعوت ته او بل غار دا یو فرعي مسله راپورته شو خلکو چې د په اصولي مسلې باندې تان او تشنی کوله اعتراضونه کول دا یو فرعي مسله راپورته شو په دې باندې اعتراضونه شروع شلم پکار دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو د تان نه د بچ کېدو د پاره زینب سره نکاح نه وکړي الله د دې جواب راو لګو ولکن رسول الله لیکن دا الله رسول دی او دا الله رسول دا د اعتراض د لومبني شک جواب شو دا الله رسول چې نو دا حقيقي بلار نه بلکې روحاني بلار وي په دغه وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لونو سره صحابه او د امت نکاح جایز شو کنه علی سے فاطمه سره نکاح نو کړي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ رقیه سره نکاح نو کړي مانا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روحانی پلار دی حقیقی پلار نه دی او دین دا ولکن رسول الله دا الله رسول دی او دا الله رسول د خلکو تان ته نه ګوري د خلکو اعتراضونو ته نه کوي بلکې تبلیغ ضروری دی او د رسم باطل تردید ضروری دی درم اعتراض راغی هغه دا چې هر کله دی نکاح سره د زینب معاشره متاثره کیدم د بل پیغمبر پر راغله او د دې رسمي باطل تردید به کړو الله جواب راو لګو نه بل پیغمبر دراتلو نشته دی وخاتم النبیین اخیری د انبیاو نه دی بیا ور پسې سرلوم اعتراض راغې چاته پته ده کې دې چې بل پیغمبر راشي الله جواب راولې کو وکانه الله بكل شيء عليما الله په هر څه پوه دی په دې هم پوه دی چې بل پیغمبر دراتلو نشته دی ما كان محمد ابا احد من رجالكم دا دلو منی اعتراض جواب دی خاطر دی کې محمد وی خان رسول اون نبی نه دی محمد صلی الله علیه وسلم لار دی چامر رجالکم د نارینه او تاسو نام ولکن رسول الله لیکن رسول د الله دی تاسو روحانی بلار دی حقیقی بلار نه دی لہذا د زید روحانی بلار دی حقیقی بلار نه دی حقيقي پلار خود زید حارثه دی زید ابن حارثه او دا الله رسول دی نو د خلکو د تان او د اعتراضونو پروا نه کوي وخاتم النبیین او اخری دی د انبیاونو ګوره مسله د ختم نبوت الله دی آیات کې ذکر کړه او هغه ذکر کې په خاتم سره خان په دې کې دوه قرات دي یو قرات چې په فتحې د تا سره دی دا قرات د امام عاصم دی دا قرات د امام حسن دی دا د جمهور علماو قرات نه دی خان نو خاتم اسم عالی ته ویل کی اعلی د مہر په معنا د اخر راځي او دویم کې رات ده چې دا په کسره د تا سره ده وخاتم وخاتم النبیین بیا صيغه د اسم فاعل ده دم په معنا د اخر راځي ښه دا صریح دلیل دی په دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء دی ښا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرستو تر قیامت پورې بل نبی د راتلو نشته دی او په دې مسلې چې کوم احادیث دلالت کوي ابن کثیر لیکي چې هغه حدیث تواتر ته رسیدلی دي رومنه حدیث د حضرت ثوبان دی رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سيكون في امتي كذابون ان قریب زما په امت کې به دروغجن راشي دیرش کسان 30 کسان كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي هر یو به داوا کوي چې زه نبیم یادو ساته ګورې زه د الله نبی اخریم ما رسول بل نبی دراتلو نشته دا د مسلم روایت دی بل د تحاوی روایت دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما په امت کې به دروغجن دجال راپورته شي او 27 دروغجن وي په دې کې ما سلور زنانه وي داوا وکي چې مونږ انبیا یو یاد ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و انی خاتم النبیین لا نبی بعدی زه آخري پیغمبر ایمان رسول بل پیغمبر دراتلو نشته دي درم حدیث دا ده ابو هرره رضی الله تعالی عنہ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما مثال او د مخکنو انبیاو مثال کما صلی رجل بنا بیتن پشان دا هغه سړی دی چې هغه یو کور جوړ کړ فاحسنه واجمله خخسته کور جوړ کړ لیکن دیوی ایټی ته پاتې شو خلق راضی او ګوري تعجب کین چې دا کور خو ډیر خوبصورت جوړ دی لیکن دیوی ایټی ته پاتې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما پر راتلو باندې باغ مکان پوره کیږي وانا خاتم النبیین دا حدیث متفقن علیه د ابن کثیر هم نقل کی او بیا د امت علما په دې اتفاق دی سلور والا مذهبونه په دې متفق دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو نورست بن نبی دراتلو نشته دی نه حقيقي نبی رات دی شي نه مجازي نبی رات دی شي نه تشریعي نبی رات دی شي نه غیر تشریعي په دې باندې اجماع د روح المانی لیکي او کې یو تن داوود نبوتو کې چې نبیم حاکم وقت د پکار د چاغه وجني ابو وجل کی او د عیسی علی السلام راتلل چې دي نا ختم نبوت ته نقصان نه ورکي ځکه هغه ما به حیثیت خلیفہ را کوزيږي نبی بني ځکه هغه ته نبوت مخکې ملاو شوی دی او د آخري پیغمبر د شریعت دعوت به چلین ځکه داغه به ست چې د بنی اسرائیل وتاو لکه سورته صف کې الله فرمایي ورسولا الی بنی اسرائیل داغه زمانہ د نبوت او د بعثت ختم شوی ده او هغه هم دعوت ورکړی چې مان رسول بل پیغمبر راځي اسمو احمد داغه نوم به احمد وي سلورم باب د سورت احزاب سورت اخره پوری به د دې عنوان جدید دوه خبرې به یو دا چې الله ډیر یادوي او دین دا چې اذیت مو هر کوي رسول الله نه او آیت نمبر 45 نو اخلا 47 پورې اتم خطاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آیت نمبر 48 کې نه هم خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 49 کې اولسم خطاب دی 50 او 51 کې لسم خطاب دی پیغمبر ته باون کې بیا یو لسم خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 53 کې بیا دولسم خطاب دی امت ته 54 55 کې بیا دی لسم خطاب دی امت ته چپن کې بیا سوال لسم خطاب دی امت ته 57 58 کې تخویف دی امت ته 59 کې دولسم خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا به اخیری خطابي بیا 60 نوا نه 62 پورې زجر دی او تخفیف دنیوي 63 کې هم زجر 64 نواخ لا 68 پوری تخفیف اخروی په اتو طریقو 69 کې بیا پندسم خطاب دی امت ته او 70 71 کې شپږم اخیری خطاب دی امت ته بیا اخر کې زجر به او تخویف او بشارت مؤمنانو ته چې تاسو معاشره د منافقینو د اعتراضونو او د کافرانو په اعتراضونو چرته متاثر نشي الله ډیر یادوي ابن عباس فرمای رضی الله عنهما چې هر عبادت د پر الله حد مقرر کړی دی لیکن ذکر د پر الله حد نه مقرر کړی هر حال کې الله یادوي لکه الله بل ځکه فرمایي فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم پولانم الله یادوي پناستوم الله یادوي پملاستوم الله یادوي امام مجاهد رحم الله فرمایي چې ذکر کثیر دا چې الله چرته ير نه کې چې همیشه الله یادای او د پیغمبر طریقه پکې موجود وي ښه دا بیا ذکر کثیر دی او د نجات ذریعہ ده بیا علماء لیکي چې اوس کړه ذکرن کثیرن دا ذکر بالسر او ذکر بالجهر دونو ته شاملو ذکر بالسر او ذکر بالجهر دونو ته شاملو لیکن دا آیات چې دین عام مخصوص منه الباس شو سورۃ اعراف تاسو ګورئ سورۃ اعراف کې دوا آیاتونه دی یو اخر کې دی بل مست کې دی او نه اخري آیات وګورئ سورۃ اعراف 205 آیات ته غالبا ودون الجار یو کته د جارنا او کم د جارنا من القول د وینا نه بالغدو ولا سوال سبب گاو مکه ک من الغافلین آیت نمبر 55 مو وګورئ سورۃ اعراف آیت نمبر 55 بشک الله مینه نه کی هغه چا سره چې هغه تجاوز کوونکې دی نو څوک چې ذکر بل جهر کې نو هغه تجاوز کی ښا دې دوه آیاتونو سره چې د اذکر الله ذکرا کثیرا هغه عام مخصوص منه الباس شوخه عام مخصوص منه الباس حدیث کې راځي مسلم روایت ته او د بخاری صاحب اکرام پلار روان الله یادو پزورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اربو ولا انفسکم زمون رد چې ده نو دا په مطلق ذکر کې نه دی فإنه امر مرغوب فيه زګه دا خو په سدیدا عمل ذکر کول بل فی الجهر بلکې مونږ چې رد کوو نو د جهر کوو وهو بدعت او ذکر بالجار چې دینو دا بدعت دی لقولی تعالی او ربکم تضرعا وخفیا د الله د دې ارشاد په جوانی چې الله یو دو ربکم تزرع وخفی او زمونږ د فقه معتمد کتاب دی چې هغه تفتح القدیر وایي علامه ابن الحمام رحمه الله لیکل دي دا د هدايه بهترین شرح ده علامه ابن الحمام رحمه الله 861 کې وفات ته هغه لیکي چې ول اصل فی الاسکار الخفام والجهر بدعتن قانون په ذکر کې دا چې ذکر ورور وکړي او جهر بدعت دی او امام کاسانی رحمه الله 587 هجری کې د وفات ته دا کتاب دی البداء سنای ای کی لکی ولی ان الاصل فی الاسکار هو الاخفاء اصل په اسکار کې چې د اخفاء ده جهر بدعت او تفسیر مزری کې قائد ثنا الله پانی پتی رحم الله فرمای ثم اجمع العلماء على ان ذکر سرا هو افضل ذکر رورو افضل دی والجهر بالذکر بدعه الا فی مواضع مخصوصه او جهر کول په ذکر کې دا بدعت ته ما سوا د مواضع مخصوصونه مخصوص مواضع لکه تلبیه دا او بانګ دی د شپې جهرن منځونه دي یو بل مسالم تر سره خلق وی چې مونږ تعلیمن ذکر بل جهر کو خلک وی کنه چې زه جهر په دې کوم چې خلک دا دعای زده کی ویلس کال استاو شلو اے په لاسو کالو لاسو کالو کې چې دا ذکر زده نه کړ دا مسلم فقهاو ذکر کړی دا بزازیه علاها مشنندیه کله چې قوم هغه ذکر ازده کړ کله چې قوم هغه دعا ازده کړه داغه نرستو بیا جهر کول بدعت ته دا بزازیه کې لیکي علامه شریندیه او دا رنګ هندیه کې لیکي مدخل کې لیکي ابن الحاج رحمه الله فاذا حصلت تعلیم امسکا تعلیمن کې او تن ذکر کئ جهرن یا خو دوام ته اشاره ده او یا تخصیص مراد ده ځکه په دې اوقاتو کې ملائک بدليږي عدل ته کې سبحو فعل دی بکرتا و اصیلا او داغه نمو کې اذكر الله فعل دی د دې دوه افعال تنازع راغلي د بکرته او اصلن کې حدیث ویل کېږي تنازع فی المفعولیت بسرین چې د فعل ثانی عمل ورکه کفین فعل اول عمل ورکه هو الذی یصلی علیکم وملائکته مؤمنان له الله بشارت ورکي الله غزاد ته چې رحمت را لګي پتا سو باندې وملائکته او ملائک د الله چې دعا د رحمت کوي تاسو د پاره ځکه دا لفظ د صلات چې دین دعا ته ملکی رحمت ته ملکی استغفار ته ملکی چونکی فقها چې دین هغه د عموم مشترک قائل نه دي عموم مجاز قائل دي علما د ادب چې دین هغه د عموم مشترک قائل دي ليخرجكم دې د پاره چې باسي تاسو من الظلمات دلته کې ظلمات نه مراد منافقت ته ښه چې تاسو تامنونه نه کوي اعتراضونه نه کوي پیغمبر باندې دې د پاره چې وباسي تاسو من الظلمات د ډیرو تیرونه ال نور یوی رڼا د اخلاص تام وکانه بالمؤمنین رحیما او دې الله په مؤمنانو باندې رحم کوونکې یقینا ته لګلې مونږه شاهدان مخکنی آیت کې ویلو لیخرجکم من الظلمات الى النور چې تاسو د تیرونو او باسیم الله دې لپاره نبی را لګلې دي دا الله نبی چې د واعظ نصیحت بکی تاسو ته بیان به د حق کې تاسو چې تاسو د تیرونو وځي یا ایو النبی اے د الله نبی نار سنا ک یقینا لګلې مونږ ته شاهدن امام علوسی رحمه الله 1270 کې د وفات ته حنفی مفسر دی د معنا کې چې شاهدن بی الله اله الا الله گواه کون کې په دې خبره چې د الله نه علاوه بل معبود په کائنات کې نشته دی دا یو معنا او دیو معنا شاهدن بیان کوونکې بیان کوونکې په دې خبرام چې د متبنا متعلقې سره نکاح جایز دی لکه دا خبره مخکې پیغمبر بیان کړل او یا شاهدن مراد گواہی کول پرز د قیامت لکه الله بل ځای کې فرمایي وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا سورۃ النساء زما نبی مونږ براولو تا پرز د قیامت گواه په دې خلکو ومبشرا او زیر ور کون کې مسلمانان ته د جنت او ير کون کې کافرانو ته دورنا لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدعی نه دی داعی دی دعوت کوونکې بلنه کوونکې ال الله په طرف د الله باذنه په حکم د الله وسراجم منیرا او دیوارنا کوونکې سراج او بخا چراغ یا شمس او قمر او نه چراغ وي سراج وي زګه شمس او قمر خو غایبیږي او سراج هر وخت سړی سره بلوم پرانا ورکولې شي کداغه دیو مړ شي نو بل دیوا چې د دینه بل شوی ده دا رڼا به موجود وي کار به چلیږي معاشره کې برنا ویخه وبشر المؤمنین بان لهم اوس د سراج منیر نډیر خلک فایده حاصلې چې هغه مؤمنان دي زما نبی هغه له زیر ورکا وبشر او خوشخبری ورکا کسان ته چې ایمان راوړې دي په سبب د دې چې دوی لپاره د الله تر طرف نفس دن کبیره مراد دینه جنت ته یا د الله دیدار دی عموما خبره د کافرانو او کافرین نه مراد خلق دی چې هغه د سراج منیر نه محروم دي والمنافقین او د منافق خلکو ودا اذاهم او پرېګ دا د دوه تکلیفونه زمانه به چې کم تکلیف تعالی درکې هغه پرېګ دخه داغه پروا مکوا یره مکوا داغه یو قول دا دی دویم قول دا دی ودا آزاهم دوسر جنگ مکوا پروا مکوا خیال مکوا په دې صورت کې بیا دا منسوخ دی ها بیا ایت السیف وتوکل علی الله اذا نصفر فالله من یو کافر الله کار جوړونکې ادرېمه خبره د عدت سرلومه خبره د متعی دا سرور خبره دی آیت کریمه کې بیانېږي یا ایه الذین آمنوا مؤمنانو کلا چې نکاح کوي تاسو ایماندار خو سره ترغیب ورکې چې نکاح کې مؤمن راولا مشرک منافق او کافر مناولا زندگی به تباشی نو کله چې نکاح کوي تاسو ایماندار او خود سره او بیا نه چا کی راشي ثم طلقتموهن نبي الله طلاق ورکوي من قبل ان تمسوهن مخکې د مسکه دون چونکی الله حکیم دی نو کنایي الفاظ استعمالي په دې باب کې خمرات د دینو صحبت ته مراد د دینو جما ده مخکې د دینه چې تاسو سره مباشرت کړئ مخکې د دینه چې تاسو سره صحبت کړئ نو صحبت بیا زمون فقهای احنا فرمایي چې په دوه قسم دي یو صحبت حقيقي دی چې هغه ته وتی ویل کېږي او دویم صحبت چې دین هغه حکمی دی چې هغه ته خلوت صحیح ویل کېږي نو تاسو سره صحبت نه کړي نه حقيقي او نه حکمي فما لكم نشته ده تاسو در عليهن باغو باندې من عدت سعدت تعتدونها چې تاسو شمارای په میاشتو شمارای یا په هیڅ شمارای اے خواندانو په تاسو باندې عدت نشته ده خطاب خواندانو ته ده ځکه عدت چې دینو دا د خاوند حق دی د خزي حق نه دی د مقصد د پاره چې د خاوند نسب محفوظ شي او د آیت کریمه په ابتدا کې الله فرمایل اذا نکحتم المؤمنات د دې مسلې دوه صورتونه دي یو اتفاقی صورت ته او دویم اختلافی صورت ته ښه اتفاقی صورت دا چې یو تن یو خځه سره نکاح نه کړي او دا هغه ته وی چانت طالقون غیر من کو حدا او دی ورته چانت طالقون ته طلاق کوي نو نکاح موجود نه دی نو دا طلاق لغو شل قابل اتفاق زکا په دې سره هغه منکوه نه ګرځي نه مطلق ګرځي دا اتفاقی صورت ته معنا دا چې څه ټیم دی وای غیر منکوه تانو هغه منکوه نه ده وجود د نکاح نشته دی طلاق په خواله واقع کیږي چې کله وجود د نکاح موجود وي دا اتفاقی صورت دی او دا طلاق لغو دی قابل اتفاق او دویم صورت دا چې یو تن غیر منکوهی ته وایي انک احتکی فانت دالکن سوئی انک تو کی فانت تالکون کما تا سر نکاح کو نو تب طلاق کئ دا اختلافي صورت ته او دا اختلافي صورت په دې چې صحابه کرامو نه په دې مسله کې اختلاف را روان ځکه یو غار تعالی المرتضی او معاذ ابن جبل ابن عباس او عائشه دا صحابه کرام د دې د دوه مذهب دا چې دا طلاق نه واقع کیږي اگر چې نکاح سره کو بیا هم طلاق نه واقع کیږي ادا مذهب په سلور امامانو کې د امام شافعي رحم الله دی او دو په دې مسله کې د جابر رضی الله عنه روایت نه استدلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طلاق قبل النکاح د نکاح نامخ کې طلاق له اعتبار نشته دی بلې غارت چې دی ابن مسعود او نور صحابام داو مذهب دا چې کله د نکاح کو نو طلاق بوا کې کی ځکه د طلاق مشروط کړی دی په نکاح د ویل دي نکاح تو کې باندې طالقون کزه تاسو سره نکاح کوم نو طلاق کوي خان د امام اعظم ابو حنیفه او د صاحبینو د ابراهیم نخعی رحمه الله او د امام مالک مذهب دا چې کله وسره نکاح کو نو طلاق به واقع کیږي ځکه الله فرمایي اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن نو کله چې وسره تا نکاح وکړو نو شرط موجود شو کنه لا طلاق به واقع کیږي فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نو متور کې یا غلام دا درې حکم شو فمتیوهن متور کې متعین مراد چې دی او خوشاله کې او له فایده ور کې مراد دا چې هغه د استعمال کپڑے ور کې صادر ول ور کې بیا معارف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله فرمایي که خزا خاون دواړه مالدار وي نبي ابا اعلی قسم متور گئی او که دواړه غریبانان وي نو ادنا قسم متور گئی او که یو غریب دی او بل مالدار دی نو بیا متوسط درجه والا متور گئی الله فرمایي فمتعوهن متور کې دولام اوس کده دې مہر مقرر دی او که مہر نه دی مقرر آیت کریمه د دینو سکوت اختیار کړي دی ښا آیات کې الله تعالی دی ویلي چې تاسو مہر مقرر کړ دی او کنه دی مقرر کړي لہذا په دې صورت کې چې د فمتیو هنام د آیات مخصوص منه الباس شوخه د آیات څه شو مخصوص منه الباس شو فنصف ما فرستم سره او حضرت قتاده رحم الله فرمایي چې دا منسوخ دی لیکن منسوخ نه دی مخصوص منه الباس دی چاغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره حلال دي او دا غیر علاوه چې د نور حرام دي رومنه کې سما غزنانا چاغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې دي برابر خبره دا هجرت کړه دی او کنه دی کړه قریشی دی او غیر قریشی دی چې کمی موجود دی زمانه وی دا ستا په نکاح کې دی دا تعالی روا دی او دیم نمبر هغه زنانم چې هغه د مال غنیمت وینځي وی او دریم نمبر خاندانی زنانم لیکن هغه لپاره شرط دا دی چې هجرت یې کړی خان او سلام نمبر هغه زنانا چې ځان هبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي دا سلور قسمونه الله ذکر کې د زنانو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره روا دي یا ایها النبی اے د الله نبی ان احللنا لك ازواجك اللاتي هغه منسوخ دی دای ناسخ دی ښا الذي غزنانا ته توجرهن چې تا غولا دغه مہرونه ور کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې دغه وخت نه زنانه ویخه مخکې ما تاسو ته وی چې پای کې پنځه قریشی وي او سلور پکې غیر قریشی وي خان او دا زیاتواله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د ازواج مطهراتو دا خواهش پرستی نه ده خان او نه چې د شهوت پرستی ده ځکه یو پیغمبر له الله رب العزت د 4000 رجال طاقت ورکړي ښا مرقات دکی مولا علی قاری رحمه الله د یو پیغمبر طاقت چې وینو دا د 4000 رجال وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې د سلور زرو سړو طاقت ته او صبر په نه بیبیانو باندې کینو دا معجزه ده او دا په صبر باندې لوی دلیل دی ښا کني بګار دا چې پیغمبر ته اجازه شوی وي چې کم از کم سلور زره نکاح سلور زره بیبیانی په نکاح کې راولي گزارا په نه بیبیانو باندې کی دا قناعت ته دا صبر دی او بل د نقطې خبرم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د 25 سال په عمر کې وو خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره نکاح وکړه او دا غي عمر چې د صالح کالو او د خدی خدیجه عمر صالح کاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 25 سال او بیا چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 50 کال شو نو بیا سعودي سره نکاح وکړ دا 25 سال نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدیجه سره تیر کړی دي او بیا د 50 سال په عمر کې چې سعودي سره نکاح وکړ بیا 54 سال عمر کې عائشه سره نکاح وکړ بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر چې 55 سال شو نو حفصه او زینب بنت خزیمه دا دواړه په نکاح کې را دي او زینب بنت خزیمه چې ونه دوه میاشتې وروسته بیا وفات شو سن 3 هجری کې او دویم زینب بنت جاش ده د دې نکاح بیا وروسته شوی دی نو اکثر بی بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې چراغلی دي دا اخیری عمر کې راغلی دي زیاته حصہ د عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدیجه سره تیر کړی ده الله فرمای ان احلنا لك ازواجك اللاتي ماریا قبطیه مراد ده رضی الله تعالی عنها دا دو خوین دی وی بادشاہ را لګلې وی یو ماریا دویم سیرین و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماریا آزاد کړ نکاح سره وکوم ام المؤمنین شو او سیرین چې دینو علی سیب لور کړ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک دریم قسم الله ذکر کې خاندانی قریشیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسبی پلار طرف نه او د مور طرف نه پلار طرف نه مطلب دا چې د عبد المطلب په اولاد کې وي د مور طرف نه مطلب دا چې د عبد مناف په اولاد کې وي وبنات عمک اولونه د ترستام وبنات عماتک اولونه د ترور ستان ګوره کتر دینو د پلار رور دی کترور دنو د پلار خور د کنه دا د پلار طرف نه رشتہ داران شي وبنات خالق او بنات خالاتک اللاتی هاجرنا ماک مور طرف نم لونا د ماما ستان اولاد د عبد مناف او دا غرنګي وبنات خالات کلاتی اولونا د ماشوستا التي دی خاندانی زنانو سره لګی ښه بنات عمک او بنات عماتک او بنات خالق او بنات خالاتک د ټول سره لګی دوله بار شرط دا ده هاجر نامه چې زما نبی تاسو سره هجرت کړی مکه پریخي مدینه منوره ته تلی دو لپاره شرط دا دی ښا لہذا که یو خاندانی تر لور یا د ماما لور یا د ماشو لور ستاره یا ترور لور هجرت نه کړي هغه سرستانی کا جایز نه دی ښا امهانی رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر لور داغه روایت ته چې کله مکه فتح شو خپل فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته پیغام د نکاح راولېګو ام هانی وی فاعتذرتو ما عذر پیش کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما عذر قبول کو لیکن کله چې دا یاد راغې ما ته پته ولګی دا چې زه نبی صلی الله علیه وسلم د پاره حلال نه ما ځکه زه خاندانیوم او هجرت مې نو کړې بیا به فخر په تور باندې وي چې دا آیات زما متعلق نازل شوی دی نو جمهور مفسرین لیکي چې هاجر ناماک نه مراد حقيقي هجرت ته مکه پر خود المدینی تتلل او دیم قول دی چې مراد دین اسلام دی ښه ان اراد النبی یو کې قبول ته اشاره ده زکا هبا بلا عوض چې نو داغه درې ارکان دي کنس کې لیکي هدايه کې لیکي یو ایجاب دې دویم قبول دې دریم هبا دا قبضه ده دا درې ارکان موجود شي فإن وهبت نفسها ایجاب ته اشاره ده ان اراد النبي قبول ته اشاره ده په شرط د دې چې نبی قبول کړي اراده وکړي د الله نبی ان یستن کې ها ها چې نکاح کې واخلي هغه بغیر د مہر نه ابن کثیر لیکي چې دا سرور زنانه وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځان هبه کړو یو حضرت میمونه وا رضی الله عنها او دیم زینب بنت خزیمه وا رضی الله عنها او دریم ام شریک وا دا د جابر لور وا او سرم چې د حوله بنت حکیم وا دا سرور زنانه وی چې او ځان هبه کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او برنی آیت کې فرمایي چې وما ملکت یمینک مما عفا الله علیک ناغم درې وی خان حضرت صفیه حضرت جبیریه او حضرت اماریه دا درې واړه وینځي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم آزاد کړی وي او بیا سره نکاح کړی خالصتا لك من دون المؤمنين دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې خالصتا کی اشاره ده ان وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها زمان نبی چې یو زنانه خپل ځان هبه کی خپل ځان تا ته هبه کی دا حکم ګوره خالصتا لک دا خاص دیتا د پاره من دون المؤمنین ما سوا د نور مؤمنانو نه معنی دا چې نور مؤمنان به مہر ورکړي مار نه بغیر به نکاح نه کې کوي کنه ظلم به اگر چې نکاح کی ذکرکان د نکاح چې دینو ایجاب قبول او دریم نمبر گواهان موجود کېدل دا درې ارکان د نکاح دویم احتمال دا یې خالصتا کې اشاره د خبرې ته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د سلور نه زیاتې بیبیانې دي زما نبی د سلور نه زیاتې بیبیانې خالصتا لک من دون المؤمنین دا ستا تخصیص دی ښا ما سوا د نور مؤمنانو نه نور مؤمنان چې دین هغه په نکاح کې د سلور نه زیاتې نشي راوستي دلالت کې خپل په مدلول باندې دا د احناف مذهب دی چې مہر شرعاً مقرر دی خان داغي تفصیل بیا احادیثو کې دی او دا غرنګ دویم نمبر قیاس دی نو کم از کم مہر چې دین هغه 10 درهم دي او د قیاس تقاضا هم دغه د زمون احناف وي زکا شریعت چې دین یو تن چې غلاو کی او 10 درهم پټ کی دا لاس وکټ کی او کده دینه کم درهم پټ کی نو لاس به نه کټ کی نو په دې صورت کې دا یو اندام قیاس شو په بل اندام باندې امام شافعی رحم الله فرمایي چې مہر مقرر نه دی چې 10 درهم وي او خو دې مالیو باندې هغه قیاس کی مونږ احناف د دین استدلال کو قد علمنا ما فرضنا عليهم یقینا موږ په یو پاغه مہر باندې چې موږ مقرر کړ دې په دې خاوندانو په ازواج په بار دې بیانو ددو وما ملکت ایمانهم فی ازواجهم فيما ملکت ایمانهم هغه ویندي چې خلاصونه دو مالکان لکه لا یکون علیک حرج چونکه ستا په سر باندې لوی ذمہواری ده الله دین خلقو ته رسول چې ته پریشان نه زګا چې بیبیان زیات شوي نو ستا تعلق چې د زیاتو خاندانونو سره پیدا شو نو تبلیغ وتا ته آسان شي دیمه دا چې هر بیبي چې دغه په منظر د شاګردان داغه په ذریعہ د الله دین خلقو ته رسوخه خصوصا هغه مسائل چې هغه ته مسائل النساء ویل کی د زنانو مسائل زمان نبی داګه پر رسولو کې وتا تا اسانی وی دغه وجدا چې حضرت عائشہ رضی الله عنها نه ډیر احادیث مروی دي ښه مرقات لیکي 2210 مرویات دایشی او د ام سلمہ رضی الله عنها مرویات چې دینو 368 دي او بیا مرقات لیکي چې صحابه کرامو کې 200 صحابان دا د حضرت عائشه رضی الله عنها شاګردان وکړه 200 صحابه او ام سلمہ رضی الله عنها چون چې ډیر وروسته وفات شوه ده سن 63 هجری کې دا وفات شوه ده د دې حیثیت چې دین هغه د مفتیو او یو ځای کول شي ځان ته غزنانه چې تو غواړي نو اول دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې برابرۍ واجب وخه د بیبیانو په درمیان کې برابرۍ واجب و چونکی دا یو حرج پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دیو جن الله دا آیات راولېګو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اختیار او زمانه بستا خو خدا برابرۍ کوي په بیانو کې او کنه کوي دا تخصیص تا دی ځکه برابرۍ کولو کې با حرج راځي پتا باندې په دعوت د توحید کې او په تبلیغ کې د الله دین پر رسولو دا آیات راغې بیا حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باوجود د دې اختیار بیا هم د بیبیانو په درمیان کې برابر والے کوخه ابو داود کې دا شی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په پورا برابر والے کو د بیبیانو په درمیان کې او د برابروال نرست به فرمایل یا الله دا زما تقسیم دی فی ما املکو زما په اختیار کې دی فلا تلمنی فی ما لا املکو زما ملامتیاون کې پاس کې چې زه مالک نیم داغه د زړه برابروالی ته اشاره وکړه ځکه قلبي میلان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه ته زیاتو ځکه دا ابوبکر صدیق لور وکړ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك زما نبی دا بیبینا چې ته وغواړې ممن دا غ بیبینا عزلتا په معنا د ترکتا دې کې دوه احتمال دي یا احتمال دا دی چې د نمبر نه جدا کې د نمبر نه سکے جدا کې او دیم دا چې ممن ازل تا د نکاح نه جدا کې طلاق ورل ورکې زمان نبی په تاسو پابندی نشته دی نمبر نه جدا کین او که طلاق ورل ورکې د نکاح نه وباسي فلا جناح علیک تا باندې څه ګناه نشته دی دغه وجوه چې حضرت سودا 22 هجری کې دا وفات تخم عمر بن الخطاب رضی الله تعالی په دور کې دا بازواج متطهراتو کې بډای و خپل نمبر عائشه لور کړو په دې تما چې پیغمبر مال طلاق رانی کی ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين ذالک کی اشاره برابر والی ته او دې تقسیم ته زما نبی دا برابروانه په میز د بیبیانو کې او دا تقسیم په میز د بیبیانو کې دي کې درې فیدې دي یو فیده دا ده تکر رایونهن چې یخي به وستر کې د دوم نو تکر دا د قرن ماخوذ دی ښا په معنا د احوال راځي د دې مقابل بیا حر راځي ښا حر کې بیا معنا د ګرم والی ده زمان نبی چې ته د برابروالي لحاظ ساتي د ازواج متطهرات سترګې به یخي یو معنا ده دوی معنا ان تقرر د قرار نه ماخوذ دی دا د قرار نه ماخوذ دی په معنا د ټینګوالي معنا دا چې دوی خوشاله او کم سړی چې خوشاله نو دا غسترګي یو ځای کې ولاړی او کم سړی چې غمجن وي او پریشان نو دا غسترګو کې قرار نه ښه کله یو ورته ګوري کله بل ورته ګوري زمان نبی چې د برابروالي لحاظ ساتي رساله بی بیان به خوشاله يرزين کې چې کوم ضمیر فاعل د داغې نه تاکیدی مانوي دی ښا دا ټول به خوشاله والله يعلم ما في قلوبكم دې کې غیر اختیاري قلبي محبت ته اشاره ده د انسان فطرت دا دی په بیانو کې بعضی بیانو ته قلبي میلان زیات وي وکان الله علیمن حلیما او دی الله په صبرناک لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن یو رسم خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او په دې کې بیانې کې دوا احکامات یو حکم دی لا يحل لك النساء او دویم حکم دی وران تبدل بهن زمان نبی روان دي تعالی را النساء زنانا من بعدو دو قول دي پدې کې یو قول دا چې من بعدو کې اشاره اقسام اربعه ده د مخکنی آیت کې چې کوم اقسام اربعه ذکر شلم دغه اقسام 40 علاوه نور سره نکاح تعالی حلال نه دی حرام دی نه جایز دی او دیم دا چې من بعدو کې اشاره نه ها بی بیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې چوي زمان نبی دغه نه بی بیان تعالی روا دي د دین علاوه نور سره نکاح کول هغه به تا په حرج کې مبتلا کوي دل کې به تنګي راځي وسعت به نه راځي ستاسو پریشانو اضافه بکیږي مقصد دا چې موږ تعالی د زیاتو بیبیانو د نکاح اجازه چې راکړه دې مقصد د پاره چې تا باندې اساني راشي په تبلیغ کې د دینه کته زیاتای تنګي برازي ولا انت بدل بهن من ازواج ولا واجبك حسنهن من بعد علماء لیکي حتا لو ماتت واحده منهن اگر چې په دې کې یو وفات شو بیا غره ته نه هم نشي راوستیم چې نه هو کې یو وفات شو نو ته پاتې شوې نه هم نشي راوسته ولا ان تبدل بهن من ازواج او ندی روا تعالی را چې بدل کې بهن په دو سره من ازواج نور بی بیانه دام نشي کولای چې یوی له طلاق ورکې د نکاح نه وباسي او داګه په ځای باندې بل راولې دام نشي کولای ولو اعجبك حسنهن اگر چې تعجب کیا چې تعالی نه خایس داغو ابن عباس فرمایي چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې شهید شو نو داغه بیبي چې ده بنت عمیس هغه کونډه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه هغه سره د نکاح کولو پیغام د نکاح ولېګو الله د آیات را ولېګو ولو عجبک حسنهن زمانه بیا هغه سره ته نکاح نشي کولای او ولو عجبک حسنهن تعجب بتا په حسن کې الا چین چې کله ته وګوري کنه معلومه ده شو چې چا سره نکاح کوي داغه قتل جایز دي ښه دیو جنا فقها لیکي دلیل علی جواز النظر الی من یرید نکاحها دا دلیل ده په دې خبره چې چا سره یو تن نکاح کوي داغه ته قتل جایز دي ښه تاسو کې چې یو تن پیغام د نکاح یو زنانه ته لګي که طاقت وي د قتل او د ګوري خان او ترمذی کې روایت ده د حضرت مغیره ابن شعبان رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا تراغه یا رسول الله ما پیغام د نکاح لګل دی او زنانه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هل نظر ته الیها تور ته کتلی دی ناغه ویلا یا رسول الله ما خو نه دي کتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل فنظر الیها اغه ته وګوره فینه احرا ان یدوم بینکما ځکه دا قتل دا سبب د مداومت د تاسو په درمیان کې کستا خوخه شوا جو په نکاح کې راولم او کو خوخه دنه شو انکار وکنه الا ما ملکت یمینک زما نبی ته دغه نه نه علاوه نکاح سره نکاح بل سره کول ناجایز دی الا ما ملکت یمینو هم اگر آغام وینځي مملوکه هغه په نکاح کې راوستل جایز دی او داغه تبدیلی هم جایز ده وکان الله ولا كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انهم دولسم خطاب دی امت ته او دې خطاب کې الله وو آداب ذکر کین داغه تعلق چې دینو دعوت د ولی می سره دی اے مؤمنانو مداخله گئی په کورونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم رمنه ادب پردي کور تمزه الا یوزن لكم مگر چې اجازه وشي تاسو ته دا دوی مذهب شو نبی اتلی شي دا الله نبی تعالی اجازه درکې دعوت ته نبی لارشه الا طعام غیر ناظرین انام ان یوزن لکم الی طعام اجازه تو شي تاسو ته الی طعام د خوراک د پاره غیر ناظرین اچنه تاسو انتظار کوم کې نه هو داګه د پخې دلو دعوت شوه دې ته دوه غنټه مخکې تلې کور کې ناشته ولې ظلم کوي کور والا پرېږد چې زکارو کی کنه ته دوه غنټې مخکې تر یو پونه د نسوارو ختمه بل پونه راخلې ځان دې هم پریشان کړی دی او کورونه دې هم پریشان کړی دا سم کوه سدم خوراک تیار شو هغه ټیم لار شو خوراک اوخره بیا وځه انا چې دینو په معنا د ګرمي دو راځي لکه ان الماء او په ګرمي شوي مراد د انه نه پخیدل دي د سالن چې نه تاسو انتظار کوون کې د پخلی داغې ولكن اذا دعيتم کله چې وبل شي تاسو بالدخول فادخلون بیا لار شي کوړه لہذا تبذي ځان سره وته فعلی نه بوزي چې توای فلان کې ته هم کتلې دي فلان کې ته هم کتلې دي په وخت دعوت کې دا باندې کوي تو فعلی بدن سره نه بوزي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقت تو فعلی بوته دالته چې بوته نه منمن قربانه تپوسو کو چې د مدان سره راوسته دستا خوخه ده فاذا طعمتم کله چې تاسو خوراکو کوي بیا مکه نه پکور کې فن تشرو خوار وار شي کور نوزه ولا مستانسین لحدیث مکه کې تاسو مینه کوونکې له حدیث ان د پاره د خبرو د ګام تور سره چې خوراک وشي خېټه مړ شي نو بیا ملګرو سره خبري شروع کی بیا خبري نه ختميږي اسلام د دین منع کوي چې څوک به تنګای نه ځکه رستو حدیث را روان دی مسلمان هغه د من سلم المسلمون من لساني و يده چې دا غد لاس او د خپل د اذیت نه مسلمان بل مسلمان محفوظي له حدیث کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې له حدیث ما ازواج النبیین صلی الله علیه وسلم چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره خبرې کوئ ولا مستانسین لحدیث او دویم له حدیث نه مراد ځان کې خبرې کول چې د خوراک ځای کې ناس یو خوراک وخوړل شو او تاسو چې د خبرو نه خوندونه اخلئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې آیت کریمه تعلق چې دینو هغه د زینب بنت جهش سره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت د ولیمې کړو نو ټول صحابه لاړ درې کسان ناستو الله د آیات راولې کو فنتشروا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بار بار تدنه چونکی ملاقات د خپل د بیبي بی پردې چې اوچت اغلا وی قتل دا درې صحابه ناست واپس بیا لاړ بیا راغی چې ګوري ناست دي الله جبرائیل راولې کو دایتونه راړلخه او دې کې الله و آداب ذکر کړو چې داغه تعلق د دعوت د ولیمی سره دی ان ذالکم کان یوذی النبی یقینا داتلل د وخت نمخ کې او بیا یې ساري دل او بیا خبرې اترې کول دا خو zarar ورکی د الله نبی لام فیستحیی منکم نو حیا کی د تاسو نه ان یامرکم بالخروج وینهاکم عن الدخول چې تاسو ته وایي چې د کور نه وځئ او یا تاسو منه کې داخله دونه والله لا يستحي من الحق الله حیا نه کوي د حق نه چې تاسو حکم کې د خروج او تاسو منو کې د دخول نه واذا سالتمون متان فسالوهن من وراء حجاب ومدب کله چې تاسو سامان واړای د ازواج متطهرات نام دعوت د ولیمې دی او ضرورت ته تاسو سغواړی دا باندې چې دا زمونږ مين دي او مخامخ لاړ شئ بلکې فسالوهن من وراء حجاب د پردې نشات غواړی مخامخ باندې ځئ ځکه ازواج مطهره تاسو حقيقي مين دي نه دي بلکې روحاني مين دي یو معنی ده دیو معنی دا وایزا سالتموهن کلمتموهن کله چې تاسو خبرې کوي ازواج مطهرات سره د یو مسلې ته یو مسلې ته پوښتې کوي فسالوهن من وراء حجاب د پردې نشان ته تاسو کوي د دې آیت تعلق هم د پردې سره شو ذالکم اطرو لقلوبکم وقلوبهم ندا طریقه ډیره پاکه د تاسو د زړونو د پاره دا غو د زړونو د پاره او نه دی جایز تاسو د پاره ان توزو رسول الله چې تاسو اذیت ورکې د الله رسول ته ان توزو رسول الله بالدخول عليه بغیر اذنه چې داغه د اجازه نه بغیر تاسو دا کور ته ځئ او بیا خبرې کوي داغه بیبيانو سره نو دا تاسو له جایز نه دي ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او نه دي جایز تاسو لرام چې نکاح کوي تاسو داغه بیبيانو سره من بعده پس د وفات د پیغمبر نه ابدا هیڅ کلام بعضی منافقین اعلانیه ویلو خان چې موږ بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته داغه بیبیانو سره نکاح کوو بلکې بعضو پکې وضاحت کړه چې فلان کې سره به نکاح کوم فلان کې سره به نکاح کوم الله د آیات راولېږي چې تاسو له جایز نه دي ان تنکحو ان تتزوجو ازواجه من بعده من بعد موته پس د موت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام من بعده من بعد وفاته پس د وفات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام دا من بعد موته من بعد وفاته تمام مفسرین لکی تمام مفسرین هیڅ مفسر دانه دی ویل چې من بعد حیاته پس د حیات د پیغمبر دلیل په دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوه دی او داغه حالت کې چې کومه ژوندۍ ده نو هغه برزخ ژوندۍ ده داغه مون قائل یو امام بخاری رحم الله مستقل باب دری باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم شمائل ترمذی کی مستقل باب دی باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوه دی الله فرمایل ولان تن کې هو ازواجه او نبی جایز تاسو سره چې نکاح کې داغه بیان سره پس د وفات داغه نه بدن حس کړه اصل مقصد پکې دا دی چې کما مرتبه د زوجیت ازواج متطهرات تن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وجه ملاوه دم چې هغه باقی پاتې شي ښه ځکه اصول دا دي چې خزبا پرز د قیامت دویم خاوند ته ملاويږي دویم خاوند ته د پرز د قیامت په بیا د تاسو ته ملاويږي د دوه غ عزت تاسو ختم کړ او فیصله د الله دا ده لکه څنګه د ازواج متطهرات په دنیا کې د پیغمبر بیبیانې دي چې خپل کورونو کې دنه پاتې کېږي د ازواج متطهرات پریشان وي چې کې دې شي چې کوم زمو قریبي رشتہ داران دي داونه هم چرته پرده فرضي د ترنه پرده د ماما نه پرده د دوی تذکرہ خو الله دلته کې نه درکړي د تر او د ماما لیکن د پلارانو تذکرہ شته د زامنو تذکرہ شته د ورونو تذکرہ شته درویرونو د قرایونو تذکرہ شته دي دا بیا په دوه قسم دي یو نسبی او دویم رضاعین الله د آیات راولېږي لا جناح علیهن نشته د ګنا په دوه چې مخامخ راشي زامنو د خويندو د دوه کې یعنی رورونه خوريونه ولا نسائهن او نه په بار د زنانو د دوه کې نسائهن چې مؤمنې وي او آزاد وي ولا ما ملکت ایمانهن فقط وینځ مراد دي لہذا مالک با خپل د غلام نه پرده کیخه لکه سورۃ نور کې بتا سو وای آیات کریمه کې اشکال دی هغه دا چې د آیات کریمه کې الله د پلار او د ماما تذکره و نکړه نه د تر او د ماما تذکره د پلار تذکره خوشته بیا بایهن د ترو د ماما تذکر الله دلته کې اون نکړه مفسرین لیکي چې د ترو د ماما حکم چې دین هغه د دلالت النس نه معلوم دی ځکه کله چې درویرونو د قرینو تذکره وشو چې داغو حکم دا دی چې داغو نه پرده نشته نو د ترو د ماما نه په ترې کې اولاد پرده بیا نشته واتقین الله او یریګه د الله نه ان الله کان بكل شیء ان الله کان علی کل شیء شهیدا الله په هر سمانی گواه دی علی کل شیء من اعمالکم چې څومره چې درود وای په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او دا غره په هغه باندې سلام لګي نو درود په دوه قسمه دی یو قسم درود هغه دی چې هغه په موس کې ویل کېږي او دویم قسم درود هغه دی چې هغه د موس نه بار ویل کېږي د موس نه بار درود چې دی هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او د امام مالک رحمه الله پنيز په عمر کې یو ځل صلوات و سلام لګل دا واجب دي ښا او بیا په مجلس کې یو ځل صلوات و سلام لګل دا سنت دي او بار بار صلوات و سلام لګل په مجلس کې دا بیا مستحب دي امام طحاوی رحمه الله دې ته بهتر ویل دي ځکه زمونږ د احناف مذهب دا چې امر تقاضا د تکرار نه کیږي او دویم نمبر درود هغه دی چې هغه په موس کې ویل کیږي نو موس کې چې ده په دا تحیات نرستو امام اعظم ابو حنیفه او امام مالک د سنتیت قائل دي چې په موږ کې درود شریف ویل دا سنت دي امام شافعی رحم الله د فرضیت قائل دي امام احمد ابن حنبل د وجوب قائل دي او بیا بهترین درود هغه دی چې هغه صلاتي درود دی د موز درود دی چې کوم په موز کې ویل کېږي بخاری مسلم او نسائی کې روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه درود ترغیب ورکړي صاحب اکرام تپوس بیا رسول الله کیف نصلی علیک مونږ په تا باندې درود څنګه ولېګو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قولو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد الى اخره دا درود وایي ښا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره تخويف مخکې تعظیم د پیغمبرو چې هغه باندې درود او سلام لګي اوس الله تخفیف ورکیا کسان ته چې د الله رسول الله زیات ورکي یقینا کسان چې تکلیف سلام خدا الله رسول الله يهود ووي چې عزير د الله زوی دی عیسیان ووي چې عیسی علی السلام د الله زوی دی او کله به چې ید الله مغلوله د الله لاسونه چې دې تړلې شوی دي او کله به چې ان الله فقیر و نحن اغنیا دا ټول خبره خطرناک دي الله د دینه منع کوي لعنت لګي الله په دومانه په دنیا کې او په آخرت کې او تیار کړ دې الله دوی د پاره عذاب شرمون کې ان الذين يؤذون الله ورسوله ورسوله د الله رسول الله زیات ورکول هغه باندې ایمان نه راړل او یا چې د پایشه باندې تهمت لګول یا دا ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل متبنا انګور سره نکاح وکړ دا ټول قانون اعتراضونه چیو دی اذیت ورکاو د الله رسول ته دا اسباب د لعنت دي الله فمن لعنهم الله في الدنيا والاخره والذین یوزون المؤمنین والمؤمنات او ها کسان چې اذیت ورکی مؤمنو سره تا مؤمنو خود تا بغیر مکتسبون بغیر دا جرم نه چې دوی کړی بعض علماء لیکي چې د آیات نازل شوه د عبارت علی سیب په دغه وجه بخاری او مسلم کې روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من سب علی فقط آزا رسول الله چا چې علی صاحب ته کنزر وکړو دا زیات ورک رسول الله ته او باندې چې دا یا نازل شه بار د عائشه پوهیږئ کنه نو سبب چې دینو او یو خاص واقع وي لیکن الفاظ او حکم د دې آیات عام دي ښا او حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه دی چې بل مسلمان داغه د لاس د اذیت نه او د جبه د اذیت نه محفوظ وي که والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم مؤمن هغه دی چې د خلق مال او وینا داغه نه په امن دي نو تمام صحابه واخلها یوزون المؤمنین والمؤمنات څوک چې هغه سره محبت کوي زما د محبت په وجه دی هغه سره محبت کوي او څوک چې بغض کوي نو زما د بغض په وجه هغه سره بغض کوي بغیر مکتسبو بغیر دا هغه جرم نه چې دوی کړی فقط احتملوا بهتانا و اثما مبینا یقینا پورته کدو بهتانن لوی بهتان و اسم مبینا او گناہ کارا یا ایو النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اخیری خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اې دا الله نبی او یا علی ازواجک خپل بیبیانو ته نه بیبیانې و بناتک او سرور لونه بنات جمع د بنتون دغه دارت دې په شیعاګانو باندې چاوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف یو لور د فاطمه نه الله بناتک ویلې دي او بیا اضافت کیږي د بنات کته او کنه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دا دلیل نه په دې خبره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لور نه وخه مستند تاریخ کتابونو کې او د صحیح احادیث نه دا خبره ثابتېږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور لونه ویخه او سلور واړه د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها نه پیدا وی یو رقیه وا دویمه زینب وا دریم ام کلثوم او سرورم فاطمه وا دا سلور لونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی او دا سلور واړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نام دا درې خو مخ کې وفات شوی رقیه د هجرت په دریم کال وفات شوی او زینب چې د هجرت په اتم کال وفات شوی و او ام کلثوم هغه ته ام قاسم ویل کېدل هغه د هجرت په نهم کال وفات شوی و او فاطمه دا د هجرت په یو لسم کال وفات شوی و ونساء المؤمنین او یا خذو د مؤمنانو ته چونکه مخکې حکم کړي او وکرنا فی بیوتکن هغه نه دا خبره ثابت ده چې د کور نه بهر وخت بچت نه جایز وي الله په حکم د پردې کې اسانتیا راولې کړه جمع د جلباب دغه داسې صادر چې د استعمال کپڑے وسره پټ شي د استعمال هغه صادر وسره پټ شي ذالک ادنا یورفن فلا یوزعین ابن کثیر لیکي د بخاری روایت نقل کړي د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ته چې حضرت سوده رضی الله تعالی عنها قضاء حاجت ته بار بار وتلی و عمر سے وو قتل اور ته فرمایل چې فلان کوي تعالی حیا نه راځي چې تو کور کې کې نه پمنډه منډه کور تراله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما خام روټه ته ناستو او دې کې فورن جبرائیل لاغې دایا تیراله عزتمن زنانه دا دا پرده خوخی ان یورفنا وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخنه کون کې رحم کون کې دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یو زنانه وکتله پرده کلی وازان پټ کړي عمر سے بشک پیدا شو چې جا دا چرته آزاد نه نه دا وینځه دا چرته راوی وخت چې پلان کې دی خوراشه نو اتا ځان ولې پټ کړی دی ودا الله حکم دې کنه ځان بنه پټو ودا الله حکم خو زنانو کې آزاد تباره دې تو خو وینځای آیا تا خپل مشابهت پیدا کړي آزاد سره پردو ورځوا هغه نه پردو ورځو زجر او تخویف کمن نشل منافق سړی منافقین وبام زنانه تنگولې الله فرمایي کمن نشل منافق سړی او کسان چې داو په زونو کې مرز دي والمرجفون دا د ارجاف ناغسته شوی دی هوایی خبري خورون کی ملعونین منصوب علی الذم دی لعنت کړه شوی دی په دوی نماسو کې فوکم دی چې بیا مونته شی او خزو بنی ول شی او قتلوا تقتیلا او او به وجل شي وجل سره علما نه کی چې ملعونین نه مراد مرتد کېدل دي معنی دا چې زموږ په دوه معنی داسې سختی راولم چې دا هغه سختې په وجه باندې ودو مرتد شي یسالک الناس عن الساعه زجر دی اهلی کتاب ته سورۃ جون کې مکی دی اهلی کتاب بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د قیامت متعلق تپوس کو عنادن او مکی والو به تپوس کو استهزاء خ اصل مقصد اذیت ورکول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چونکی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دعوت کې مستقل دعوت د قیامت مو مسله د قیامت د پیغمبر بیانول نو علی کتاب بینادن تپوس کو مکی والو به استیزان تپوس کو الله زجر ورکه چې قیامت له تیارې نه کې او تپوسونه کوي زما نبی تا نه تپوس کوي ان ساعت په بار د قیامت او یا زما نبی انما علم عند الله بشک علم د قیامت الله سره دی ما سره خدای تفصیلی علم نشته دی ما ته صرف علامی خو دې شوی دي چې دا علامه ده او دا علامه ده چې قیامت به راځي او بیا پرز د قیامت لعنتی خلق به کافر وي وعد لهم سعیرا او داو علامه بسی چې دا لعنت یان دي علامه دا د چور کې بسوځي وعد لهم سعیرا الله تیار کړی دی هغه د پاره ور سوزون کې خالدین فیها ابدا تخفیف اخروی همیشه وای پای کې همیشه لا جدونا دو بنمو میزان د پاری ولین سو بچ کون کې ولا نصیرن او مددگار یوم تقلب وجوههم فی النار او یاد کا غرض وقالو دو بوي چې زمونږ ربا یقینا مونږ تابعداري کړې و سادتنا سرداران د دین مراد دي یعنی زمونږ سرداران د دین هغه چې مونږ ته دین نه خو مونږ په بل طرف روان کړیو وکبرانا او زمونږ غټان د دنیا دا دوه قسمه طبقه وی چې مونږ دوه پس روانو که زمونږ سرداران د دینو ناغم طلبګار د دنیا وو او زمونږ غټان د دنیا خو واقعي دنیا دارو فازلون السبیلا فازلون مونږه خطا کړو السبیلا د نه غلارنا هغه د جنت لار و چونکه لوی مقصد د دې سورته ابن کثیر امام قرطبی رحم الله فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اذیت نه ځان بچ کړي لکه د منافقینو د کافرو عادتو چې رنگارنګ تکلیفونه اذیتونه به پیغمبر لور کول نو الله مؤمنان د دې عادت قبیح نه منکې ښه مدین تلاړل ته کې لس کال تیر کړ واپس راغی نبوت ورته ملاو شو بیا مصر کې دعوت سلسله جاری کړه تر مرګ پوری اذیتونه اذیتونه داسو داس کېږي ما تر دې چې د وفات نه یو څو ساعتونه مخکې مظهری لیکیم میدان تیغ کې هارون علی السلام وفات شو بنی اسرائیل الزام په موسی ولګو چې خپل مشروري وجه او په دغه صدمه موسی علی السلام بیا وفات شو ښه معنی دا چې د ژوند هر لمحه کله سوي او کله سوي بعض اذیتونه داسې دي چې هغه سره په جبه نشي ویلې ښا بني اسرائیل داسې قوی الفاظ موسی علی السلام په حق استعمال کړیو چې هغه یو تن په جبه بهادر نشي کولای چې هغه الفاظ وي ښا نو هیڅ تکلیف او هیڅ اذیت نو په موسی علی السلام باندې وکان عند الله وجيها او هغه پنيز د الله وجيها مرتبه والا زمون په قرات کې عین او د دال په درمیان کې نون دی ښا عند الله او د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قرات چې نو هغه عبد الله دی چې الله کتاب را لګل دی چې دې په ذریعہ تاسو د زړونو اصلاح کیږي او بیا ورپسې وقولو کې اشاره د جب اصلاح ته د زړه اصلاح کې او د جب اصلاح کوي وقولو او وینا کوي قولا سدیدا وینا برابر مفسرین لیکي قولا سدیدا فی شان زید د زید په باره کې برابر وینا کوي چاغه متبنا د پیغمبر دی خو زید زید پیغمبر نه دی ښا زوی خو د حارثه دی یو معنا دا ده د معنا حضرت کریمه فرمایي هغه لیکي چې قول سدیدا مراد قول لا اله الا الله قولا سدیدا برابر وینا دا چې لا اله الا الله وایي او بعض علما لیکي چې قولا سدیدا نه مراد رختیا وایي دروغ مو وایي او بعض مفسرین لیکي چې سدید دا یو جامع لفظ دی هر خبره ته اشاره ده صحیح وینا کوي حکمت نه ډکه خبره کوي دروغ موي دا څه خبره مکوا چې بل تبيازيت رسیږي تکلیف رسیږي درختیاو نه ډک خبره کوا او دا څه خبره مکوا چې پای کې د دروغ معمولی شو معمولی شوبې ښه یا د خطا شوبې پکې دا غینوم ځان بچ کې تر دې معرف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله لیکي چې دا څه خبر هم کوا چې د مزاق په تور باندې تکایم او بل ته به تکلیف ملاويږي د دینوم ځان بچ کړ ځکه بل مسلمان لازیت او تکلیف ورکول دا ښه عمل نه دی ښه یصلح لكم الله مستاسو په اعمالو کې د قبولیت صلاحیت واچي الله مستاسو اعمالو کې حسن پیدا کړي برابر خبره دا غ دینی اعمال دی او کو دنیوي اعمال دي د قبولیت درجه ته ورسیږي نو معنا دا چې دینی ترقی هم تاسو ته ملاو شي دنیوي ترقی هم تاسو ته ملاو شي او دوی مفیدا و یغفر لكم ذنوبکم معاف بکی الله تاسو ګناهونه بعض علما لیکي چې ذنوب اضافت کوم ته استغراقی دي تمام ګناهونه به الله تاسو معاف کی صغائر دي او کبائر دي لیکن ابن کثیر لیکي چې بهتر دا ده چې مراد د دین صغائر دي او کبائر چې ده مستقل داغي تعلق د توبې سره دي نو تاسو ته الله الهام وکړي د توبې او توبې سره الله تاسو کبائر معاف کړي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دا تقریبا 28 خطابات الله دی صورت کې بیان کړو الله رب العزت د احکاماتو په اهتمام کې یو جامع لفظ ذکر کوي و من یطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله او د الله د رسول فقط فاز فوزا عظیما یقینا دې کامیاب شو په کامیابی لوی سره ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال مخکنو آیاتونو کې چې کوم خطابات ذکر شلم الله دی آیات کې هغه ته امانت ویخه چې دا څومره خطابات چې بیان شلم دا امانت دی د الله د طرف نه او په دې امانت کې امانتداري دا چې په دې باندې ایمان راړای او که چرته عمل پنه کوي نو تاسو خیانت کې مبتلا شوي ګورې ښا الله خیانت ګر له زجر ور کوي او سره تخفیف هم ور کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له چې څوک امانتدار نه دی نو د ایمان هم نشتی نو الله نو بلدت دی آیت کریمه کې د امانت عظمت ذکر کین او بیا خاص کر امانت هم هغه چې هغه د الله د طرف نه او بیا داسې عظیم امانت دی چې اسمانونو او زمکو ته هم د امانت پیش شو او د دې بوج برداشت نه کخه په دغه وجه هغه انکار وکړه او انسان دا امانت قبول کړي دي نو اوس پکار دا چې انسان د دې امانت خیال وساتي واشفقنا منها او يردل د خیانت داغینا وحملها الانسان او خیانت کو انسان انسان نه مراد ګورم آدم علی السلام نه دی حسن بصری رحم الله فرمایي چې انسان نه مراد کافر او منافق دی مطلق انسان یا آدم علی السلام مراد نه دی دا قول امام قرطبی رحم الله ذکر کی د حسن بصری رحم الله او بیا یو توجیه فرمایي چې دلته کې حمل په معنا د خیانت ته امام زجاج رحم الله فرمایي چې حمل په معنا د خیانت ته ځکه چې یو تن په امانت کې خیانت وکړي دا خیانت بوج باندې هغه امانت هغه باندې بوج شي دیو جن تعبیر الله په حمل سره وکړو او بیا اخر کې امام قرطبی رحم الله فرمایي چې انسان نه مراد مطلق انسان یا آدم علی السلام نه دی ولې زکور پسې الله صفی ذکر کې ظلومن جهولا ظلم او جهول دا صيغه د مبالغه دي د دې مناسبت کافر سره دی ښه نو امانت نه مراد څه شی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې امانت نه مراد اطاعت دی او فرایض دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې امانت نه مراد روزه زکات حج وغیرہ عمر ابن عاص رضی الله عنه فرمایي چې امانت نه مراد د انسان په بدن کې هغه اندامونه دي چې هغه په اطاعت او په نافرمانی کې استعماليږي د دې تمام اقوال او معال یو د خامظهری لیکي اوامر او نواهی یو بل قول دی هغه د امام بیزاوی رحم الله دی هغه زیات مشهور دی هغه فرمایي چې امانت نه مراد عقل لیم ځکه عقل چې دی انسان د ګناهونو نه منع کوي دا عقل چې الله پیدا کو نو زمين او اسمان ته پیش کوم فیدی ورته خو چې فیده دا چې جنت ته بځای نقصان دا چې جهنم ته بځای نو زمين او اسمان چې دی د نقصان په وجه باندې دا امانت قبول نکخه انه کان ظلوما جهولا یقینا دغه انسان چې ډېر ظلم کوون کې دی په ځان او ډېر نا خبره دی ليعذب الله المنافقين والمنافقات جواهر کې لیکي چې لام د عاقبت د پاره دی عاقبت دا چې الله عذاب ورکړي منافقو سره او منافقو خزو ته